بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم قدرمن ورونو دا دی الله تعالی احسان دی چې په دې څپاند او نارام ژوند کې موږ تاسو ته د دې فرصت را په نصیب کړی چې په یو ځای کې سره راټول شو او د خپل ایمان د خپل جهاد د خپل دینی مسؤلیتونو د پیژندلو په اړه له یو بل سره څو خبرې شریکې کو مسلمانانو ته په خاص ډول مجاهدینو ته په کار هم امدادي چې په هر تاریخي مقطع کې سره کینی او د هغه تاریخي مقطع په اړه باندې د جهادي فکر په اړه د جهادي عمل په اړه د جهادي اهدافو په اړه یو بل سره د دین پرانا کې خبره شریکه کی اولویتونه وپیژني د خپل تګلارې مشخصات معلوم کی ترڅو د د جهادي کاروان سفر د منزل په لوري باندې هدفمندانه روان وي او د لارې په وګدو کې په لایعنی شیانو مصروف نشي په هغو کارونو مصروف نشي چې هغه د دوی په اهدافو کې او په تګلارې کې ناراضي نو رب العالمین دې تاسو ته توفیق درکې نور هم چې د خپل ایمان په اړه د عقیده په اړه د خپل دین په اړه د خپل جهاد او د خپل قضیه په اړه باندې همدغه ډول دورې همدغه ډول درسونه او سیمینارونه ولرئ ترڅو علا بصیرتن پرانو سترګو او د شرعي دلایلو پرانا کې د هدف په لوري روان شو ځکه چې فتنې دونه ډېرې دي لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آخر زمانه فتنې چې کله یادوي وایي نو فتنې به دونه ډېرې شي او دومره به سره پیچلې او تیاره وي کقطع اللیل المظلم لکه د تورې شپې ټوټه یا ټوټې څنګه چې په توره شپه کې خو بد دوست او دښمن نه پیژندل کیږي داسې به فتنې ډېرې شي چې سړی نه بلاره ورکوي نو د فتنو په زمانه کې او د دښمن لخوا نه د جګړې د بیلا بیلو ډولونو د پلار اچولو په زمانه کې دې ته ضرورت وي چې خپل مفاهیم خپل نظریات ځان ته معلوم کو خپل ورونو ته معلوم کو او د هغو د تطبیق او د هغو د پاللو د عملی کولو لپاره په لارو چار باندې غور وکړو نو الله دې تاسو ته خیر درکړي الله دې دې ورونو ته هم خیر ورکړي چې دغه ډول یو فرصت میسر کړی چې موږ تاسو دلته ورکه راټول شوی یو ورونو د دې دورې اصلي مفاهیم به د منګ او تاسې ان شاء الله تعالی دغه درې مهم عنوانونه وي چې د هر عنوان لاندې به بیل نور درسونه وي بیل تفصیلی عنوانونه به وي نور تیر ځل د موږ تاسو یو دوره تیر شوې و هغه کې موږ د دورې ټوله محتوا د دورې ټول درسونه د دریو سوالونو ځوابونه ګرځولي وو اول سوال هم دا و چې ولې جهاد کوو دویم سوال هم دا و چې څنګه جهاد وکړو او دریم سوال هم دا و چې د چا په خلاف جهاد وکړو بیا د دې هرې پوښتنې ځواب په دریو دریو درسونو یا څلورو څلورو درسونو کې ویل شوی وو چې مجموعي 12 14 درس یا 15 درس ورنه جوړېدل د تیر درس عنوانونه دا و چې یا د تیر دورې عنوانونه دا و چې ولی جهاد کوو او که جهاد کوو نو بیا څنګه وکړو کم کار ته جهاد ویل کیږي او کم کار ته فساد ویل کیږي څه وکړو چې باید جهاد هم په فساد باندې بدل نشي او د چا په خلاف باندې وکړو جهاد یوازې د انګريزانو امریکایانو یا د غربیانو د اروپایانو په خلاف باندې کیږي او که جهاد د نظریه او د عقایدو په خلاف باندې کیږي چې دا په هر چا کې وي کاغه نظریه او عقیده په افغان کې وي که په عرب کې وي که په انګریز کې وي که په روسی کې وي که په فرانسوي کې وي چې په هر چا کې وي په دې باندې موږ تفصیلی خبره کړې و چې جهاد د اشخاص او جهتونو په خلاف باندې کیږي او که جهاد د عقاید او د نظریاتو په خلاف باندې کیږي که جهاد د اشخاص او د جهاتونو په خلاف باندې شي نو دا خو بیا نشنلیزم شو او که جهاد د عقاید او د نظریاتو په خلاف باندې کیږي نو الته بیا پکې دا تخصیص خود به خود لمنځه ځي چې د انګريز په خلاف جنگيږم خو د افغاني په خلاف نه جنگيږم که څه هم چې عقیده د دواړو یو وي د امریکایي په خلاف جنگيږم د افغاني په خلاف نه جنگيږم که څه هم چې په یو نظام کې دواړه کار کوي د نظام قیادت دواړه هغه یو جهت سمبالوي دا فرق بیا لمنځه ځي چې د اروپאי او د راغلي يرغلګر په خلاف باندې جنگيږم خو د هغه چا په خلاف باندې په جنگ کې شک لرنه چې له همدغو يرغلګرو سره همدغو اروپایانو امریکایانو سره د همدوی د اهدافو د تطبیق لپاره د همدوی د اجنډاو د عملي کولو لپاره د همدوی په وسلو او په وسایلو د همدوی په قومنده د خپل ملت په خلاف باندې جنگيږي یعنی د مسلمانانو په خلاف باندې جنگيږي دغه په خلاف باندې بیا زه په جګړه کې شک او شبهه لرم په دې باره کې 13 دوره ان شاء الله چې کافي خبرې لري که چا نه یې اورېدلي نو چې هغه دوره واوري هغه دوره به ان شاء الله د دې دورې لپاره د زمینه سازي یا د ذهن سازي یو مرحله وي په دې دوره کې ورونو اساسي درسونه د منګ او تاسو بیا درې عنوانونو لاندې دي اول عنوان دا دی چې جهادي فهم د جهاد په اړه باندې د منګ فهم باید څه وي د جهاد په اړه د منګه تصور باید څه وي د جهاد په اړه د منګه برداشت باید څه وي د جهاد په اړه د منګه عقیده باید څه وي جهادي فهم او دا چې جهادي فهم یو پراخ او لوی موضوع ده په سلګونو او زرګونو کتابونه ورکې لیکل شوي نو د وخت د محدودیت له خاطره ما د تاسو په خدمت کې د جهادي فهم تر عنوان لاندې د درې څلور عنوانونه راوستلې دي چې هر یو یو یا دوه درسونه کې ان شاء الله اخلو د جهادي فهم لاندې موږ او تاسو اول درس یا اول عنوان بم دا وی چې جهاد پیژندنه په شرعي لحاظ باندې د شرعي نصوص او د قران او د حدیث او د امت د سلف او د امت د علما او د فهم مطابق جهاد د څه شي کوم شي ته جهاد ویل کیږي اب مجاهد د څوک چاته مجاهد ویلای کیږي د مجاهد او د یو ټوپکی فرق په څه کې ده د سرم ټوپک دغه سرم ټوپک ده دیم دزي کوي هغه هم دزي کوي ولې دا یو محترم او مقدس ګڼل کیږي او هغه بل او باش او ترهګر بدکار ګڼل کیږي جهاد پیژندنه اول عنوان دی دویم عنوان بیا د جهادي فهم لاندې هغه د جهاد په مقابل کې د نفاق او د انحرافونو یا د منحرفینو عکس العملونه کله چې په یو سیمه کې په یو ځای کې د اسلامی قضیه لپاره جهاد شروع شي لدی باندې نه خو به د دښمن جنگ او جګړه عملیات فشار توپ زندان دا وی دا به د جګړې مظهر وي په دې کې به جګړه ښکاري خو څه نور جهتونه نور اشخاص د نور عقاید او نظریاتو او اهداف خاوندان به کوشش کوي چې جهاد د انحراف خواته بوزي مجاهدین د انحراف خواته سوق کی جهادي اهداف او مقاصد په خپلو کوششونو باندې په داسې څه باندې واړوي چې فائدې بیرته د دښمن زولې ته ورولويږي د نفاق یا د منافقینو یا د جهاد للی کې د انحراف او د منحرفینو په باره کې به بل عنوان وي د جهادي فهم په اړه دا به ولې مهم وي مهم ځکه دا چې د منګو تاسو ډیر ځلې په اسلامي نړۍ کې جهادونه نتیجې ته نه رسیږي قتال وشي قرباني وشي هجرتونه وشي وطنونه وران شي په لکونو انسانان ورکه ووجل شي بې کور شي معذور شي زندانی شي په میلیونونو او په میلیارډونو ډالر مصارف ورکې راشي خو نتیجه یې په داسې یو شکل کې راوځي چې د جهاد مقاصد ورکې نه وي متحقق شوي د جهاد مقاصد ورکې نه راغلي مثال یې درته ووایم د دې لپاره چې لرې لاړ نه شو افغانانو درې ځلې د انګریزانو په خلاف باندې جهاد کړی درې لوی لوی جګړې په افغانستان کې د انګریزانو په خلاف تیرې شوې خو د دې لوی جهادونو په نتیجه کې چې کله استقلال راغلی په آخري ځل انګریز دا وطن پریخی نو په ځای د دې چې الته یو اسلامي نظام راشي الته د امان الله خان سیکولر نظام راغلی یو په دین نه ولاړ نظام راوله نه یوازې دا چې په دین نه ولاړ نظام بلکې داسې یو نظام چې د دین په خلاف باندې منفي موقف لري د دین په خلاف د دښمنۍ موقف لري د علم او د علماو په خلاف د شریعت د تطبیق په خلاف د ولا او د برا په خلاف د دښمنۍ موقف لري نظام کوشش کړی دی چې خپل قوانین خپل اصول خپل لوایح خپل ادارې په هغه بنیادونو باندې جوړ کی وې دروي چې د غرب لخوا ورته تلقین شوی درې ځلې جهاد شوی په لسګونو زره خلک پکې وژل شوي هجرتونه او قربانۍ شوي په نتیجه کې د امان الله خان سیکولر نظام راغلی د روسانو په خلاف باندې او د کمونستانو په خلاف باندې څوار لس کاله جهاد وشو تر دوه میلیونو انسانان ورکې ووژل شول تر 15 میلیونو انسانان ورکه بې کور شول په لکونو انسانان ورکه معیوب شول په لسګونو سره انسانان ورکه ژوندۍ ورک شول وطن لوټه لوټه شو په میلیارډونو ډالر ورکه خپل او پردي مصرف شول په نتیجه کې په ځای دې چې یو اسلامي نظام راغلی وي شریعت تطبیق شوی وي د جهاد اهداف تر سره شوی وي د ولس د سرلوړۍ او د ازادۍ خوند څکلی وي د اطمینان په فضا کې یې ساه اخیستې وي داسې یو نظام راغی چې نه نظام و نه اسلامي و نه حکومت و او نه اسلامي و فساد، لنډغرتوب، ظلم، وحشتونه، وطن ورانول، پردیو پورې بیا پیوندونه اخیستل دا ورکه منځ ته راغله جهاد یقینا یو سم جهاد و خو نتیجه یې په غیر مطلوب شکل باندې راووتله ولی ځکه په منځ منځ کې دلته انحرافونو ځای نیولای وو نفاق ځای نیولای وو پردیو د جهاد د مسیر د جهاد د دې کاروان د بیلارې کولو لپاره ډول ډول طرح او پروګرامونه جوړ کړي وو په داسې شکل او په داسې عنوانونه یې جوړ کړي ول چې عام خلک ورته نه متوجه کېدل خو هغه پروګرامونه په دقیق شکل تطبیقېدل نتیجه یې څه راووتله نتیجه یې دا راووتله چې امغه په خواني تنظیمونه د منګه جهادي تنظیمونه امغه پخوانی جهادي رهبران دی منګه امغه پخوانی قومندانان دی منګه امغه پخوانی جبهات دی منګه او تاسو امغه پخوانی دارالفتاوی او دارالقضاوی دی منګه او تاسو امغه پخوانی علما مفتیان شیخ الحدیثان ویناوال لیکوالان ادیبان دا د منګه نه 90% نن د چا په صف کې ولاړ دي بیرته د امریکایانو په صف کې ولاړ اماغه حکومت چلوي چې امریکا جوړ کړي د امغه حکومت رئیسان دي د امغه حکومت وزیران دي د امغه حکومت وکیلان دي د امغه حکومت پوزیان دي د امغه حکومت امنیتي مامورین دي د امغه حکومت دیپلوماټان دي د امغه حکومت ملاتړي دي امغه حکومت ته ملیشي او اربکیان جوړوي چې د پردې لخوانه د توپ ټانګ زور زندان بارود وهلو ټکولو سیاسي فشارونو دغه په نتیجه کې دلته تحمیل شوی دی او دا خلک لا خپل ټول پخوانی جهادي حیثیت سره لیوي مخې ورغلي د دښمن په صف کې ولاړ دي او مسابقه یې د هر یو کوشش کوي چې دښمن ته ښه غلامی وکړي د دښمن اجنډا په ښه ډول تطبیق کړي خپل اجنډا نه د دښمن اجنډا تطبیق کړي دښمن ته خو وزارت وچلوي دښمن ته خې ملیشي جوړي کړي دښمن ته خو کاروانونه ورسي د دښمن د نظریاتو د منلو لپاره په ولس کې ذهن سازي وکړي کاش کې د خپل جهادي او ملي اهدافو لپاره د هرڅه کولای بیا خو به مطلوب کار و بیا خو به دوی قدرمن خلک و په داسې یو نظام کې چې له سر نه نیولې تر پایه پورې یو بوین مفسد نظام دی په داسې یو نظام کې چې د نظام دویم سړی د نړۍ تر ټولو مفسد ترین سړی خېږي او وی په داسې یو نظام کې چې د دې نظام دویم سړی هغه یو لوتی بدکار علني یو وحشي انسان وي خو په دغه نظام کې په خواني جهادي تنظیمونو د هغه ملایانو د هغه مفتیانو د هغه قاضیانو د هغه پروفیسورانو د هغه دکتورانو د هغه فرهنګیانو د هغه قومندانانو د ټولو ځای نیولای دی ولی په دې باندې یو مرحله تیر شو او دا مرحله ډیره وګده و چې څنګه دښمن وکولای شول جهادي صف د انحراف خواته بوزي څنګه یې خپل اجنډاوي ورنه هېری کی او پردی اجنډاوي ورته د دوی د ملي اجنډاو په حیث باندې مخته وروغورځي ترڅو هغه هغه تطبیق کی او کار ور باندې وکړي نو د منافقینو او د انحراف او د منحرفینو پیژندل دا په جهادي فهم کې مهم عنصر دی که یو نه پیژنو منافقین نه پیژنو او خپل صف بیا د هغه مشکلاتونه د هغه خطرونو نه ونه ساتلی شو چې تیر صفم دغه قرباني شو هغه چې په میلیونونو انسانان ورکه روان ول په لکونو یوازې مسلح مجاهدین ورکه روان ول نن هیڅ اثر نشته نه یوازې دا چې د جهاد په لار او د اسلامي حکومت په لار کې اثر نشته لیوي مخې ټول د دښمن په صف کې ولاړ دي دریم عنوان د جهادي فهم د عمومي عنوان لاندې هغه دښمن پیژندنه ده اول عنوان و جهاد پیژندنه دویم عنوان و نفاق او انحراف پیژندنه او دریم عنوان و دښمن پیژندنه د هغه چا په خلاف چې ته جنگيږي یا د هغه چا په خلاف چې د تا په خلاف جنگيږي دا څوک دی د کومې عقیدې خوندان دي د کومې نظریې خوندان دي له کومه راغلي دي اهداف او مقاصد څه شي دي خپل اهداف او مقاصد دلته څنګه تطبیقوي د دوی هغه د کار طریقه د دوی هغه وسایل د دوی هغه لارې چارې د دوی پروګرامونه کم دي چې د غیر لارې دلته دوی له دې ملت سره دښمنی کوي د دې ملت له عقیده سره دښمنی کوي د دې ملت له فکر سره د دې ملت له ټولنې سره د دې ملت له اجتماعي تشکل سره یا اجتماعي جوړښت سره دښمنی کوي دا کم شیان دي چې د ملت په ټوټه کوي کمزوري کوي په بيدینه کوي په محتاجي د دې دښمن پیژندل د دښمن د توپ او د توپک په حیث دغه د افرادو او د اشخاصو د جنگیدونکو په حیث او دغه د افکار او د نظریاتو او د عقایدو په حیث او په مجموع کې دغه ټول میکانیزم په حیث چې دا جګړه یې روانه کړې ده نو اول عنوان باندې موږ تاسو وی جهادي فهم او په جهادي فهم کې جهاد پیژندنه نفاق او انحراف پیژندنه او دښمن پیژندنه البته له دښمن پیژندنه هغه دښمن مراد چې مستقیما په موږ دځي کوي موږ ور باندې دځي کوي هغه چې راغله د وطن رانیولې واکرانه پر دې کړې دولت چارې ټول په خپل واک کې نیولي او د دې وطن خپل خلک د وطن خپل خلک دونه ذلیل کړي چې نه څوک د خپل ځمکې واک لري نه د خپل فضا واک لري نه څوک د خپل وزارت واک لري نه څوک د خپل ریاست واک لري نه څوک څوک محاکمه کولای شي نه څوک د چا سره حساب کولای شي د دې دښمن پېژندل او د دې دښمن د کار طریقه پېژندل دا ضروري ده ځکه چې که موږ دښمن سم ونه پېژنو کېدای شي موږ داسې چاته دښمن ووایو یا د دښمن ګمان پې وکړو چې هغه به د موږ دوست وي که دوست هم نه وي نو راته ګوته په ماشه دښمن به نه وي او یا کې د شل داسې چا سره منګه دوستی وکړو چې هغه به د منګه سخت دښمن وي خو مازه به جامې سپینې اغوستي وي پګړې به راته سپین په سر کړی وي چپن به اغوستي وي خو نور به وي دښمن نو د دښمن پیژندنې د عنوان دا هم د دې دوري یا د دې سیمینار یو عنوان دی دویم عنوان جهادي عمل دی په جهادي عمل کې ان شاء الله موږ تاسو بیا درې څلور عنوانونه وایو اول عنوان د اعداد یا د جهاد لپاره تیاری کول دا تیاری به په مختلفو میدانونو کې وي د قتال تیاری به وي تر قتال د مخه د ذهن او د فکر تیاری به وي د خپل نفسیاتو یا د سایکولوژي تیاری به وي د دې ولس د بسیج کولو او د دې جګړې پرازونو او رمزونو یې د پوهولو پوهاوی دا به په فکری اعداد کې راځي اقتصادي اعداد یا تیاری به وي پوځي اعداد او تیاری به وي فکري اعداد او تیاری به وي ادبي اخلاقي اعلامي یا میډیایي اعداد او تیاری به وي طبي اعداد صحي اعداد او تیاری دا به وي ځکه چې جګړه د په جګړه کې زخمونه دي په جګړه کې وینې تویېدل دي په جګړه کې فقر ده په جګړه کې مشکلات دي په جګړه کې د طبي وسایلو او د طبي سهولتونو نه لري وسیدل دي که دغه خالیګاه په مناسب شکل باندې ډکه نشي دا جګړه سمه په مخ نه ځي خلک ستومانه کیږي خلک تلف کیږي د خلکو ویني بې ځایه ځي بې ځایه تویږي نو اول عنوان به پکې وي اعداد دویم عنوان به پکې وي مؤثره جګړه د جهادي عمل لاندې دویم عنوان مؤثره جګړه جګړه خو به کوو ځکه چې په موږ تحمیل شوې ده اوس ورکه ښکیل یو خو دا جګړه په داسې مؤثر ډول باندې وشي چې وارونه یې په دښمن باندې خکاری ولګي او عام خلک هغه چې په دې جګړه کې راګیر دي خو د جګړې طرف نه دي چې د موږ د ولس خپل خلک دي دم ته ضرر نشي د موثر جګړې لپاره موثر وسایل استعمالول موثر پلانونه طرح کول معاصر تګلارې عملی کول دا ټول د معاصر جګړې د عنوان لاندې راځي ان شاء الله په دې باره کې به د ورونو سره څو خبرې ولرو د دورې په جریان کې دریم عنوان به د جهادي عمل لاندې دا وي چې غیر قتالي یا غیر جګړه ییز کارونه هغه کارونه چې قتال توپ ټانګ بم بارود ورکې نشته خو باید چې مجاهد یې وکوي ځکه چې دوی په دې خاور کې وسیږي په دې ولس کې وسیږي د دې ولس اداره د دې ولس فکر او فرهنګ سمول د دې ولس درد دوا کول د دې ولس مشکلات کمول دا ټول هغه کارونه دي غیر قتالي کارونه دي که همزمانه له جګړې سره سمبال نکړای شي و نه کولای شي رسیدګي ورته و نه شي یوازې قتال او جګړه دا هدف نه تر سره کوي هدف ته سړی ور باندې رسیدای نشي او کله کله خدا شي چې دغه نور ممد عوامل یا د نور مرستندوی عوامل چې موږ ورته د غیر جګړه ییزو یا غیر قتالي کارونو نوم ورکړی که دا ورسره ملګری نشي له جګړې سره د جګړه کې دي شي په ناکامۍ باندې منتج شي او څلورم عنوان به د جهادي عمل هغه وي د ولس پالنه ته مجاهد یې خو ته د یو ولس بچی یې ته د یو ولس په خاوره کې اوسېږي ته د یو ولس په کور کې اوسېږي ته د یو ولس زوی ته د یو ولس ډوډۍ خوري د تا په خاطر د تا د قضیه او د تا د جنگ او د جګړې په خاطر د ولس په اور کې راګیر ده د دې ولس کور د تا په خاطر بمباریږي د دې ولس په کور باندې توپ ټانګ اوان مرمۍ دا د تا په خاطر لګیږي د دې ولس په کور باندې چاپه د تا په خاطر باندې لویږي په دې ولس باندې بندیزونه د تا له لاس راځي یا د تا په خاطر راځي دی ولس باندې اقتصادي فشارونه د تا د وجه نه راځي اخر ته هم د دی ولس په اړه څه مسولیتونه لري کای نه لري او که یوازې امداد مسولیت ده چې په خاورې ووسېګا په کور کې شپه تیره کا جامې ور باندې وینځه ډوډۍ ورنه وخوره شهید ورته حواله کړه چې دا خخ که زخمی ور وسپاره چې دا ورسوه او باقی منده نور د دل هیڅ شي نه خبر مو وسیږه د ولس پالنه دا په حقیقت کې د جهاد او د مجاهدینو د پاره د یو اجتماعي بستر یا د یو اجتماعي غیږي د جوړولو په معنا باندې ده داسې مثال لري هغه مجاهدین چې خپل ولس لري او ولس پالل شي ولس د دوی تر شا دريږي داسې مثال یې ده بلا تشبیه لکه ماشوم چې مور لري یا پلار لري چې لږ څه ورته د خطر وویني فورا د مور پلار غېږ ته ځان وروغورځي نور به داسې غني چې بس دلته نو څوک نشي را رسیدلی ماته نور څوک لاس نشي راوړی او هغه جهادي حرکت یا هغه قتالي حرکت او حتی هغه سیاسي حرکت چې ولس سره پیوند ونه لري د ولس سره هماهنګي ونه لري هغه د هغه بې پلاره بې موره بې کوره یتیم ماشوم په حیث باندې ده چې څوک یې وهي که یې ټیل وهي نه څوک د اوښکو پاکولو یي نه څوک په غېږ کې د نیولو یي نه څوک له دښمنو له زرناکو خلکو نه د خلاصولو یي هغه باندې چې بیا هر څه وشو داسې یو مثال لري نو په جهادي عمل کې موږ او تاسې اخرینه عنوان دی موږ تاسو دی ولس پالنه ده اول عنوان پکې اعداد دویم پکې معاصره جګړه دریم پکې غیر قتالي کارونه او څلورم پکې دی ولس پالنه ده تاسو ماته وایي ورونو چې آیا دغه مفاهیم چې ما د تاسو په خدمت کې څه عرض کړو څو ورسته نورم یادوم دا داسې ضروری شیان دي که اسی خیالي او اضافي او بیکاره شیان دي تاسو راته وایي ضروری شیان چې ضروری شیان دي آیا تر اوسه پورې موږ او تاسو داسې په جدي شکل باندې په مطلوب شکل باندې داسې په منظم شکل باندې په مقصودی شکل باندې په دې موضوعاتو باندې کار کړی دی نم د کړی کله چې جزوی جزویم کړی وي خو داسې په منظم شکل باندې چې موږ د خپل مجاهدینو ته خپل جهادي صف ته دا د یوې مطلوبې ضروری وظیفې په حیث باندې ورتلقین کو چې دا د تا کار دی دا به کوي او کله دا ونه ک د دې تاوان نه یوازې دا چې په تا باندې راځي بلکې په دې ټول ولس باندې او په دې ټول جهادي صف باندې راځي نو په کار د ورونو چې موږ تاسو په دې مفاهیم باندې غور وکړو او د دې مفاهیمو د عملی کولو او لدینه د عملی برنامه جوړولو لپاره په انفرادي او په اجتماعي ډول په دې کې برخه واخلو ارسو کې خپل مسولیت احساس کی دریم عنوان د موږ تاسو چې هغه جهادي اهداف دي دا جهاد کوو د څه لپاره جهادي فهم دویم عنوان جهادي عمل او دریم عنوان جهادي اهداف لدې جهاد نه موږ تاسو مقصد څه شی ده هدف ورنه څه شی ده د څه په خاطر کوو آیا یوازې حکومت ته رسیدل غواړو او که یو خاص ډول حکومت ته رسیدل که محض په نظام کې شریکېدل او څوکۍ ته رسیدل وي دا بیا یو سیاسي جګړه ده دا خو شرعي جهاد بیا نه دی آیا د موږ او تاسو مقصد یوازې نظام جوړول دي او که ولس جوړول هم دي آیا د موږ او تاسو هدف یوازې د خلکو وژل د خلکو ټانګونه سوځول تیارې غورځول دادی او که د خلکو ایمان پالل او خلکو ته د اسلام مفاهیم ورسول او دعوت کول دا هم د موږ او تاسو په اهداف کې ده آیا د جهاد هدف هم یوازې دا ده چې په دښمن باندې د ډزې وکاو مینونه دي کېدو کمینونه دي ونیسو قرارګاو د حمله وکاو استشهادي او فدایي دي وکاو یوازې امدام هدف ده او کدا هم هدف ده چې په دې وطن کې د ظلم او فساد ورک شي په دې وطن کې د وحشيګری ورک شي په دې وطن کې د ناروا به ورک شي بې امنیتي دې ورک شي په دې وطن کې د فحشا ورک شي په دې وطن کې د په عام خلکو باندې ظلم کېدل ورک شي په دې وطن کې دی د بل چا تبعیت ورک شي چې بل چا پورې تابع وي کاغه د افرادو په حیث وي او کاغه د تنظیمونو د احزابو د جهتونو په حیث باندې وي نو د جهادي اهدافو په باره کې به هم موږ تاسو ان شاء الله یو درې درسونه وي دا چې جهادي اهداف پراخه موضوع ده په دې کې هم د وخت د کمبود لوجه نه ما تاسو ته څو معین عنوانونه راوړي دي په دې باره کې ان شاء الله په دې دوره کې سره خبر ور باندې کوو اول هدف یا اول ډول د اهداف په کې وي دینی اخروی اهداف دینی مقصدونه به کې کم دي هغه چې د آخرت لپاره یې کوو که دنیا پکې راغله راغله کرا نغله هغه خو به یقیني وي متوجه کنه ورته د جهاد هم داسې اهداف شته په کې دې باره کې ان شاء الله د قران کریم آیاتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د صحابه فهم صحابه ویناوي او د امت د علما وینا تاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې اخروی دینی مقاصد او اهداف د جهاد کم دي که دنیاوی ورکه راغله راغله کنه د اخروی خو ورکه ګارانټي وي خو د هغه لپاره به یو ذهن سازي او آمادګي مخکې له مخکې نه ضرور وي هغه به موږ تاسو د اهداف په حیث په ذهن کې ایخي وي چې حکومت جوړېده کنه جوړېده که زه کامیابېدم کنه کامیابېدم که وطن آزادېده کنه آزادېده که زه غالب وم که زه مغلوب وم خو یو برخه اهداف د ما داسې دي چې هغه په هر حالت کې زه ورسېږم ورته هغه دینی او اخروی اهداف دي که په دنیا کې اسیر شم که ووجل شم که زخمی شم که تبعید شم که ناکام شم که ارڅ شم خو څه اهداف به مې داسې تر سره کړی یا څه اهداف ته به داسې ورسېدلی یم چې هغه به مې د آخرت ګټه وي پکې د انبیاو علیهم الصلاۃ والسلام په باره کې راځي په یو حدیث شریف کې چې د قیامت پر ورځ به داسې پیغمبر راشي چې قوم به ورسره یو داس پیغمبر به راشي چې زرګونه خلک به سره وي داس پیغمبر به راشي چې سل کسه به سره وي داس پیغمبر به راشي چې لس کسه به سره وي داس پیغمبر به راشي چې وليس معه احد هیڅوک به سره نه وي په دې د معنا نه ده چې دغه پیغمبري ناکام وي نه هغه به پوره پوره کامیاب وي که څه هم چې په دنیا کې به دغه اهداف نه یې تر سره شوي نه یې متحقق شوي نو دینی او اخروی اهداف دا یو ډول اهداف سیاسي اهداف د بل ډول اهداف دي اجتماعي اهداف یا ټولنیز اهداف د جهاد نه د بل ډول اهداف او څلورم درس به وي د اهدافو د تحقق په مخ کې پراته خندونه کوم هغه خندونه دي چې هغه منګه هدف ته رسیدلو نه منع کوي چې هغه ته باید متوجه اوسو که چیرې موږ او تاسو د جهاد په اړه دغه ډول فهم ولرو او دا ګوري د پیچلې فلسفیانه خبرې نه دي ساده خبرې دي د جهاد په اړه فکر او تصور او عقیده څه شي جهادي فهم ورته وایو جهادي عمل وکاو څنګه او جهادي مقاصد او اهداف دا به مو وی څه شي د دغه ډول دورې یا د په دغه ډول مفاهیم باندې د پوهېدلو تاثیر به د منګو تاسو په جهادي مسیر باندې په دې جهادي قافله باندې څوي تاثیر به دا وي چې موږ به ستومانه کیږو نه موږ به بیلاری کیږو نه موږ به بې حوصلې کیږو نه موږ به کله مشکلاتو سره مخ کیږو نو له مشکلاتو نه د وتلو په لارو چارو باندې به د غور کولو ورتیا په من کې موجوده وي د جهاد به داسې کو لکه څنګه چې الله تعالی له مسلمانانو غوښته دی داسې به یې کوو فائدہ به دا وي چې دا جهاد به داسې کو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته بیان کړی دی داسې به کو یعنی کوشش بم دا وي دا هم دعوه نه ده چې خامخا به موږ په امغه معیارونو باندې په امغه سټانډرډونو باندې مکمل کوو بلکې کوشش بم دا وي چې هغه ډول یو کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابانو کړی دی هغه ډول یو کو چې د دې امت د دې امت صالحینو د دې امت قائدینو د دې امت مشاهیرو د تاریخ په وګړو کې جهاد کړی او دغه نمونه نن په زرینو کرخو باندې لیکل شوی دی خلک هغه ستای دی هغه کارنامې یادې د هغوی په کارونو باندې کتابونه لیکي او هغوی د یو مثال د یو الګو د یو موډل په حیث باندې ټولنو ته او خلکو ته وړاندې کوي چې دا د موږ یو جهادي ماډل دی مطلوب شیان دی ورونو اوس راځي دې ته چې د نننۍ خبرې ته چې د حق او د باطل ترمنځ جګړه ده دا جګړه ورونو ساده جګړه نه ده دا دومره پراخ او پیچلې او هر اړخیزه جګړه ده چې که ټول خواو ته متوجه نشو کېدای شي یوازې ماشه او ټوپک کار ونه کوي ورکی ها مثالونه یې موږ تاسو ولیدل موږ د انګريز په خلاف درې ځلې ټوپک چلولې تورم چلولې په نتیجه کې د امان الله خان سیکولر نظام راغلی موږ څوار لسکاله د کمونیزم په خلاف د روسانو په خلاف جهاد کړی په نتیجه کې د شر او فساد او ظلم او زور او وحشت او ناروا او بې بندوباري یو نظام منځته راغلی ولی دښمن غیګه ډیره پراخه ده ډیر خلک ورکې رانیسي په یو وخت کې او په ډیرو طریقو باندې رانیسي نو د دې لپاره چې د جګړې ټولو اړخونو ته موږ تاسو پام کړی وي ضرور ده چې د دې جګړې په مزاج او په طبیعت باندې ځان پوي کو چې دا جګړه څه ډول جګړه ده په دې کې څه شي کاریږي څوک ورکې کاریږي په دې باندې ځان پوي کو چې کله ځان په دې باندې پوي کو نو بیا په موږ او تاسو کې یو درک پیدا شي یو درد یو احساس را کې پیدا شي او دغه درد او احساس به موږ او تاسو آرام نه پرېږدي او د استاد الفت مرحوم خبره ده چې وای یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي په اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي که بیا موږ او تاسو په دې اور باندې کړیږو نو دې په معنا دا چې موږ پخېږو او چې کوم شی پوښ شي هغه قدرمن شي کنه هغه یو بل شعر هم ده کنه وای د اومې غوښې شي هلته قیمت پورته چې سورۍ شي په زړګي په اور کباب خامه غوښه قدرمنې که کباب قدرمنې تاسو نه پوښتنه کوم دا کباب څه وخت کباب شوی چې یو په زړه سورې شوی او بیا په اور باندې کړول شوی نو بیا قدرمن شي او کوم دغه کباب په ابتدایي شکل کې په خام شکل کې څو مختر تکیدي خوا به دی وګرځي لاس به پینه لګي او چې کله په زړه سورې شي او په اور کباب شي بیا به له لره ځایه سپږمې راکاږي چې دا کم ځای کې ده په خپله به د ځان ته راکاږي نو که موږ او تاسې په دغه جګړه کې بیا کړیږو زوریږو تکلیف کیږو ورکې او د یو فهم او د یو عقیدې په نتیجه کې کړیږو نو د دې معنی به دا وي چې موږ تاسو پخېږو په موږ تاسو کې یو احساس پیدا کیږي او دا احساس بنګوري قطعا د دنیا د پاره نه وي دا احساس به ان شاء الله د دې لپاره وي چې د دې دین په اړه خپل مسولیت څنګه ادا کو او دا دین څنګه د بشر په ژوند کې راولو مسلمانانو په ژوند کې راولو د خپل ټولنې د خلکو په ژوند کې راولو دا د الله دین چې الله عزتمن را نازل کړی د څنګه یې له بې عزته کېدلو نه په دې خپله زمانه کې وساتو ځکه الله تعالی د دې دین ساتنه همدې امت ته ورپرېښې ده که څه هم چې هغه د نصرت عوامل به دی ور برابروي خو نور مکلف کړي ور باندې دا خپل بندگان دي امر ورته کړی د جهاد او د قتال او د دعوت د دې امر ورته کړی دی نورونه جګړه ډیره پراخه ده او د دغه پراخې جګړې او د جګړې د مختلفو ابعاد او اړخونو د پیژندلو لپاره په کار ده چې نن تاسو سره زه یو څو خبرې وکوم اوله خبره دا ده ورونو چې په خوا به جګړې یا د دښمن دښمني له مسلمانانو سره دا ساده وه څنګه به ساده وه اروپایان به چیرته یا جرمنیان یا فرانسویان یا انګریزان یا ایټالیان دا به روان شول په کشته کې براغلل یا په ځکه باندې په لخرو داس پیاده براغلل په کاروانونو کې چیرته به د سمندر په غاړه باندې په فلسطین کې یا په ترکیه کې یا مثلا په عراق کې یا په شام کې یا په مصر کې یا په تونس کې یا په لیبیا کې یا په الجزایر کې یو ځای کې به واړول او بیا به کراکرا لګ لګ جنگ او جګړې کولې او خلک به په باندې خبر شول او مقاومت به په مقابل کې شروع شو یوازې خپل به جنگیدل ګوري متوجي اوسې دي ته چې پخوانی يرغلګر به یوازې خپل جنگیدل د دې مستهدف خلکو په خلاف یعنی د هغه خلکو په خلاف چې د دوی هدف وو چې باید لاندې کی خپل به جنگیدل خپل به مړ کېدل خپل به زخمی کېدل خپل به مصرف کېدل خپل به ستومانه کېدل خپل وسایل به کارول او د جنگ شکل به هم یوازې دا و چې توپ ټانک بم بارود بس دا به پکې و دا جګړه ساده و یو برخه خلکو دی ولس به ورته ملا وترل راپورته بشو او بیا به هغه مات کړل دا وطنونه ورنه بیرته آزاد شول او نور مثالونه دا دي چې په الجزایر کې یو سل دیرس کال فرانسې جنگ کړی اخرونه لاړه وتښتید الجزایر پرې خو په تونس کې انداسي اسپانویانو جنگ کړي تنه لاړ وتښتیدل په لیبیا کې همدارنګ ایټالویانو جنگ کړي نیولې دی هلته حکمرانی ور باندې کړي یو وخت کې ناکام شوی دی تښتیدلی په مصر باندې انګریزانو حکومت کړي بیا یو وخت تښتیدلی دی په عراق باندې انګریزانو حکومت کړي بیا ورنه تښتیدلی دی په سوریه باندې فرانسویانو حکومت کړي بیا ورنه تښتیدلی دی فلسطین باندې انګريزانو حکومت کړی بیا ورنه تښتیدلی دي د هند په نیمه وچه باندې انګريزانو حکومت کړی بیا ورنه تښتیدلی دي په افغانستان باندې انګريزانو حکومت کړی بیا ورنه تښتیدلی د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې یا په سیمو کې تاجکستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ترکمنستان آذربایجان انګوشیا داغستان کریمیا تتارستان په دې سیمو باندې روسانو حکومت کړی بیا یو وخت د روسانو حکومت ورنه ټول شوی که څه هلته مستقیم حکومت د روسانو اوس ور باندې نشته پرته له چچنیا دا نور بیا ټول آزاد شوی دي خدا چې اسلام ورکه نه دراغلی دا بیل خبره په دې باندې بیا غږیږو ان شاء نو په هغه وخت کې د دښمن جګړه ساده و یوازې جنگي شکل درلوده نور ابعاد یې ډیر نه درلودل که څه هم چې په جزوي تور به یې نور ابعاد یا نور اړخونه هم درلودل خو اوس جګړه ډیره په بل رنگ ده او په بل رنگ باندې څنګه ده فرق په څه کې ده اول فرق یې دا دی چې مخکې به اروپایان راتلل د مسلمانانو په خلاف به جنگیدل اوس یې په مسلمانانو داسې کوډ کړی دی داسې جادو یې ور باندې کړی ده چې په خپل مسلمانان د مسلمانانو په خلاف باندې په یو بیرحمه جګړه کې ښکیل دي دا د موږ تاسو په خلاف د موږ تاسو په خپل وطن کې څوک د موږ په خلاف جنگيږي ملي اردو څوک ده د دې ملت بچا د فرانسې نه راغلي تاسو نه پښتنه کوم پولیس د دې ملت خلک دي کله امریکا راغلي دي د امنیت خلک یا د امنیت په استخباراتو په اداره کې دا کارکونکي خلک دا بیرحمه خلک دا د دې مور او پلار بچیان دي او که د ایتالیا راغلي دي ها د دې وطن خلک دي کنه دښمن داس یو جادو وکړه په دې ولسونو باندې چې په ځای دې چې خپل ورکه عمر وس دوی مازی اشاره ورته ورکړي مازی لغزه نه هغه دکمه هغه بټنې کې کاږي نور جنگ دلته بیا سٹارټ وی ولی ځکه دلته دوی خلک ورته تیار کړی وي د خلکو ذهنیتونه داسې آماده کړی وي او خلکو یې داسې یو فرهنګي او فکری او عقیدوي او سیاسي جادو ور باندې کړی دا چې د خپل وطن خلک به خپل ژوند خپل اقتصاد خپل وطن خپل نظام خپل آبادی خپل غرونه خپل ځنګلونه خپل شتمنۍ د ارڅ به د دښمن په خاطر باندې تباہ کوي او سوځوي به خبر ورته معلوم شي د جنگ واګي د چا په لاس کې دي کومنده د چا په لاس کې ده خدای به مخلصانه ورکی لګیا یو دا جنگ به خپل جنگ ګڼي او دا به هم ور معلومه چې دا مخامخ چې ما څوک په جری جوک باندې نیولای دا مې سکنه ورور دی لامدې مور پلار چې زه پیدا یم دام ده د امدې کلی سړی ده د امدې قوم سړی ده د امدې خاور سړی ده او دا به هم ور معلومي چې د چا په خلاف چې زه راپورته شوم دا د ما د مسجد مولا ده دا د ما د مسجد قاری ده دا د ما د مسجد مفتی ده مولوی ده دا د ما د تر زوی ده دا مې تربور ده دا مې اوخه ده دا مې خپلوان ده دا به ورمعلومي ورته خدای به مخلصانه په دې جګړه کې لګیا وي دښمن به مخکې خپل راته خپل به جنگیده اوس یې په ټولو اسلامي مملکتونو کې تاسو وګورئ چې چیرې هم جګړه روانه ده دواړه طرفه به د هغه وطن خلک وي یو طرف خلک به د اسلام په خاطر د دین په خاطر د عقیده په خاطر د ازادۍ په خاطر د ولس د دینی او ارزښتونو د خوندې کولو په خاطر باندې جنگي او یو برخه خلک به د امریکا وطن خلک وي یا به د امریکا په خاطر جنگي یا به د برتانیا په خاطر جنگي یا به د هند په خاطر باندې جنگي یا به مثلا د یو بل استعماري اشغالګر دولت په خاطر باندې جنگي یا به د روسیې په خاطر باندې جنگي یا به د یو بل گاونډي دولت په خاطر باندې جنگي او د هغه مخلص جهاد په خلاف باندې بجنګي چې دی په خپل هم تر ډیره حد په اخلاص باندې باورمن وي چې دا خو مسلمان خلک د عالم ده مفتی ده قاری ده مجاهد ده نیک سړی ده نو یو فرق خدا شو چې په خوا به یوازې امریکایان یا غربیان یا اروپایان یا روسان یا هر څوک بچو هغه برات خپل بجنګیدل اوس هغه که خپل و جنگي او که ونه جنگي د دې جګړې د پاره یو میکانیزم داسې جوړ کړی چې جګړه به په هغه خطوطو په هغه لیکو په هغه لاینونو به روانه چې هغه دور ته تعین کړی دي او په هغه سټاپونو باندې به تیریږي په هغه مراحل او سټیجونو باندې به تیریږي چې دور ته په نظر کې نیولې دي نور به خاوره هم دا سوځيږي وطن به هم دا سوځيږي خلک به هم دا وژل کیږي زندانونه به په امدې خلکو باندې ډکیږي یوازې اهداف به دي هغه تر سره کیږي د جګړې لپاره یې میکانیزم طریقه داسې جوړه کړې ده دغه جادو ماتول غواړي ورونو او دا جادو یوازې په ټوپک نه ماتېږي دا په ټوپک نور هم سختېږي که په ټوپک باندې ماتېدلی نو دا څوارلس کاله خو یا پنځلس شپاړس کاله شو چې دا جنگ روان دی هره ورځ ګورو اربکه هم زیاتېږي هره ورځ ګورو که د پولیسو په صف کې لس مري نو پنځه نور ورته را پیدا کیږي لس نور ورته را پیدا کیږي ولی دلته اصلا د فهم یو مشکل دی منګ هغه د فهم مشکل نه دی حل کړی منګ د خپل دین محاسن خلکو ته سم نه دی ورسولي منګ د جهاد په اهداف باندې خلک سم نه دی پوي کړي یا منګ د دښمنانو په توتیو باندې د خپل ولس ځوانان هغه چې پردی اردو ته ورځي پردی امنیت ته ورځي پردی استخبارات ته ورځي پردی چا ټوپک په وګو باندې اخلي دغه سر دغه ذهن موږ نه دی ور خلاص کړی دلته د فهم یو مشکل دی موږ د خلکو ته په پراخه پیمانه باندې رسیدګي نه ده کړې تاسو باور وکړئ چې دا کم خلک چې د مجاهدینو په خلاف باندې په مسلمانانو په وطنونو کې جنگيږي د دوی لویه برخه یې ځانونه مسلمانان ګڼي بلکې تر مجاهدینو هم ځانونه ښه مسلمانان ګڼي معنا دا چې د خلکو له اسلام سره داسې دښمنی نه ده چې په شعوري ډول باندې د دوی اسلام نه غواړي بلکې دوی د دښمن په جادو کې راغلي دي ګنګس شوی دي دښمن نشه ور کړی ده د خپل قبله په خلاف د خپل مسجد په خلاف د خپل مولا په خلاف د خپل قران په خلاف د خپل مدرسې په خلاف د خپل خانقاه په خلاف د خلک لیونی کړي راپورته کړي دي دغه جادو به په فهم باندې په دعوت باندې په عقیده باندې په ملي اجتماعي پوهاوی باندې لمنځه ځي د دې معنی دا نه ده چې قتال به نه کوو د دې معنی دا نه ده چې جهاد به نه کوو د دې معنی دا نه ده چې دا خلک به په نخه نه نیسو دا به هم کوو خو د دوی د پوهولو لپاره کومه په پراخه پیمانه باندې کوششونه شروع کو نو دا خلک د دې وطن خلک دي یو ورځ به عقل سر تراشي او دا موږ په څه کې اخته یو ډیر ځله به یو خبره ډیر ځله به یو مجلس دی یو مسؤل سره دی یو چا سره دی وربکی سره دی یو قومندان سره دی یو پولیس سره دی یو ضابط سره یو عادي مجلس یو د صمیمیت مجلس یو د همدردۍ مجلس دا به د دې سبب شي چې هغه توبه وباسي د دښمن صف پرې دي او خپل وسایل خپل توپک خپل پوسته خپل قرارګاه خپل توپ او ټانک دا تا ته در حواله کی ځکه هغه په دې پوه شي چې په دې کې خو زه خسر دنیا او آخرت کېږم ډېر ځلې به داسې روابط داسې تکتیکونه داسې فکری پوهاوی د دې سبب شي چې هغه د مسلمانانو بچیان چې نن د دوی په صف کې ولاړ دي هغه د دښمن صف پری دی او بیرته د مجاهدینو خواته راشي او که د جهاد صف ته نه راځي کم تر کم په خپل کور کلی خپل ځمکه او باغ خپل تجارت او خپل بزنس په دې کې مصروف شي کم تر کم د دښمن سنگر خو به ورنه خالی شي نو یو فرق خدا دې ورونو د دې جګړې چې په خوا به یوازې انګريزان جنگیدل یوازې روسان به جنگیدل یوازې يرغلګر به جنگیدل یو لګه برخه خلک یې کچیر ده یو نیم داسې ځان سره د جاسوس په شکل باندې پیدا کړی وو یو ځای کې بچیر ورسره وو خو دا چې یو ملت دی راواخلي دوه ټوټې دي شي هغه یو د بل په خلاف باندې بیا ودرېږي او جګړه د داسې لیونۍ جګړه پکې روانه وي چې بې رحمه چې هیڅ اصول ورکې نه رعایت کیږي دغه ډول کار مخکې نه و دا څنګه دښمن وکولای شول چې دا خلک بیرته د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې ودروي په دې باندې دوی ډیر کار وکاو په دې باندې دوی ډیر وسایل لګولې دي په دې باندې د دې لپاره دوی قوانين وضع کړي دي د دې لپاره دوی میکانیزمونه جوړ کړي دي دوی لپاره دوی فرهنګي وسایل په کار چولي تبلیغاتي وسایل په کار چولي نصابونه او کتابونه په کار چولي پوهنتونونه په کار چولي رادیوګان او تلویزیونونه په کار چولي انټرنیټ پاڼې ویب سایټونه په کار چولي دي ملایان په کار چولي دي په دې باندې دوی مفکرین سیاسي کارپوهان دای په کار چولي وظایف او تنخواوې ورته ټاکلي دي هغه یې تطمیه کړی دی تم یې ورته پیدا کړی دی چې تبدا شي شي تا به دې کار باندې وټاکو تا تبدا وسیله په لاس درکو تبدا حیثیت شي نو دوی په دې جګړه کې مختلف خلک د دې ولس راخستې دي او د دې ولس د بلې برخې په مقابل کې درولې دي نورونو په خواني جګړه بداوه چې ساده به یوازې به دښمن دی او بل دښمن په خلاف جنگیده خو اوسنۍ جګړه د شکلونه بیل دي په دې کې دوی ډیر شیان په کار اچولي کم شیان چې په کار اچولي دي په هغه کې په فکری جانب کې استشراق یا مستشرقین یا ختیځ پوهان یا غچ انګریزي کې ورته اورنټلستان ورته وایي د اورنټلزم د مسلک پیروان چې د شرق په خلاف د شرق د دینونو د شرق د افکارو د شرق د نظریاتو د شرق د ژبو د شرق د اجتماعي معلوماتو د شرق د قومونو او د قومونو د مشخصاتو په اړه باندې چیړنې کړې دي عالمان شوي دي د اسلام کې تخصص اخیسته خو مسلمانېږي نه بیا دغه د شرق معلومات اخلي د دینه برنامه جوړوي د دینه تګلارې جوړوي د دینه ستراتیژي جوړوي د دینه تکتیکونه جوړوي هغه بیا خپل خارجه وزارتونو ته ورکوي د دفاع وزارتونو ته ورکوي استخباراتو ته ورکوي هغه تعلیمي جهاتونو او فرهنګي جهاتونو ته ورکوي او بیا ورته وایي چې دغه وسایل په دغه شکل په دغه ترتیب په دغه وخت د دغه چا په خلاف باندې په دغه ډول استعمال کړي نو استشراق یا علمی جانب یا د غربیانو علمی پوزیان دي دوی چې هغه په تحقیقاتو چېړنو په هنتونونو په دې کې کار کړی دی او کوي او د ټولنې په اړه یا د اسلامي ټولنو په اړه باندې معلومات جمع کوي او بیا دغه معلومات اخلي او د غرب مراجع ته ولېږي سیاسي مراجع ته استخباراتي مراجع ته فکری فرهنګي مراجع ته او د فیصلې او د تصمیم د نیولو مراجع ته هغه تنفیذي یا اګزیکټیو مراجعو ته په لاس ورکوي او هغه به دغه پرانا کې خپل برنامه عملي کوي او د ولسونو د لاندې کولو لپاره د اغینه وسایل جوړوي انتخابي نو د استشراق په اړه باندې ورونو لږ مختصر غونې پوهېدل پکار دي هر مجاهد ته پکار ده هر یو قومندان مجاهد عالم داسې یو څوک چې اوس مسولیت ور په غاړه شوی ده دا ورته په کار ده چې د غرب څنګه کولای شي یا څنګه وکولای شول چې له جرمني راغلی له فرانسې راغلی له امریکا راغلی له کاناډا راغلی له استرالیا راغلی انګريز او پردی هغه دلته راځي د ما په مکتب د ما په مدرسه د ما په صنف د ما په کتاب د ما په منبر د ما په مسجد او محراب کې خپل خبره کولای شي خو زه چې د همدې کلی يم د همدې وطن يم د همدې ښار يم د همدې ژبې يم د همدې دین يم د همدې قوم يم خپل خبره په خپل کلی کې په خپل مسجد کې خپل خلکو ته نشم کولای متوجه یاستئ موږ او تاسو په خپل کلو کې خپل خارونو کې د خپل دین خبره خپل خلکو ته یا نشو کولای یا آزادانه نشو کولای خو هغوی خپل خبرې خپل پیغام خپل ایدئولوژي خپل عقیده هم د څپو له لارې کاغه راډیوي څپې دي کاغه تلویزیوني څپې دي کاغه د انټرنیټ څپې دي هم د نصابونو د پانتونونو له لارې هم د کتابونو او د ناولونو د مجلو د اخبارونو د دوه لارې هم د مجالسو سیمینارونو کنفرانسونو او نورو اجتماعاتو لارې نه خپل پیغام د دې ولس هر فرد ته رسوي کله یې د تلویزیون په شکل کله یې د رادیو په شکل کله د نصاب د کتاب په شکل کله د مدني ټولنې په شکل کله د یو سیمینار په شکل کله د یو قصې او د ناول په شکل کله د شعر او د ادب او د موسیقۍ په شکل خپل پیغام د خلکو ته رسي خو د منګو تاسو پیغام خپل خلکو ته نشو رسولای په دې کې دغه د غرب د مفکرینو د پوهانو د څړندویانو د دوی د مستشرقینو یې لوی لاس دی دا جانب باید له پامه ونه غورځو دې ته متوجه اوسو چې په دې جګړه کې استشراق یا مستشرقین دا په پراخه پیمانه باندې شریک دي او هغه ته د دښمن په سترګ باندې وکتل شي ها دا خبره هم باید هیر نه کو چې په مستشرقینو کې و برخه خلک داسې هم دي چې خالص علمی ذوق باندې دغه کارونه کوي هغه داسې نه دي چې خامخا د مسلمانانو ته د ضرر رسولو نیت لري یو برخه خلک داسې هم پکې شته چې د شرق په اړه د اسلام په اړه د دین په اړه د جهاد په اړه د مسلمانانو د فکر او فرهنګ په اړه د دوی د نظریاتو او عقایدو په اړه باندې څېړنې کوي ژبې زده کوي او بیا په نتیجه کې کله داسې شي چې یا مسلمان شي یا یو ډېر معتدل نرم انسان ورنه جوړ شي دا خلک هم په استشراق او مستشرقینو کې شته خو په مجموع کې د استشراق اهداف شدي هغه استخباراتي اهداف دي یا یو ډول استعماري اقتصادي دا ډول اهداف دي یا جنگي اهداف دي یا سیاسي او توسعوي د تسلط اهداف دي په دې باندې لګغور کول پکار دي او خصوصا د تاسو باندې خلکو ته چې د پوهنتون محصلین یاستئ د مدارسو شاګردان او استادان یاستئ د لیسونه فارغان یاستئ او علما یاستئ په مدارسو کې درس وایي دا موضوع ډیره د تامل وړ ده چې باید موږ په دې باندې پوه شو چې څنګه پردی د ما په ولس کې خپل خبره کولای شي زه په خپل ولس کې خپل خبره نشم کولای زه په خپل ولس کې په خپل خبره باندې مجرم ګڼل کېږم خو پردی له امریکا له فرانسې راځي د ما ولس ته د د کفر د د بيدینۍ د د سیکولریزم د د هیومانیزم د د لیبرالیزم پیغام ورسوي بیا دغه په سینه باندې مډالونه ورټومبل کیږي زه د قران په ویلو د حدیث په ویلو مجرم او دای دی د فساد په خبرولو باندې مصلح وګڼل شي په دې باندې غور کول پکار دي دویمه خبره دا ده ورونو چې په خوا به یوازې په جګړه کې پوځیان جنگیدل اوس په جګړه کې دوی نور خلک ورګډ کړي دي په جګړه کې دوی څوک ورګډ کړي غرب پلوي حکومتونه ورګډ کړي دي سیاسي احزاب یې ورګډ کړي دي په جګړه کې اوس چې څونه سیاسي احزاب په اسلامي نړۍ کې دي یو لوی برخه د دوی کټول نه وینو یو لوی برخه د دوی سیکولر احزاب دي دغه سیکولر احزاب چې دي دا د همدغو يرغلګرو ملګري دي دا یا د امریکا له خوا تمویل کیږي یا د برتانیې له خوا تمویل کیږي یا د فرانسې له خوا تمویل کیږي یا په مجموع کې د اروپאי اتحاد له خوا تمویل کیږي یا د روسانو له خوا تمویل کیږي یا د نورو اشغالګرو قوتونو له خوا نه تمویل کیږي دا دلته خپل اجنډاوي لري د دغو سیاسي تنظیمونو د دغو سیاسي احزابو د دغو سیاسي ټولنو لاري عملی کوي او د دوی په توسط باندې خپل پیغام خلکو ته رسي او د دوی په ژبه باندې د ولس پوهي نو سیاسي احزاب ورکه داخل کړي دغه سیاسي احزاب بیا په ولایاتو کې په کلو کې په ولسوالیو کې په قومونو کې خپل افراد لري خپل غړي لري خپل تشکلات لري دغه تشکلات د دوی یا تشکیلات د دوی دا بیا الته هفتوار کارونه لري میاشتنی کارونه لري کلنی کارونه لري معنا دا چې یعنی په سیاسي ډول باندې هم هغه احزاب او جهاتونه چې په دې اسلامي وطنونو کې موجود دي د يرغلګرو په کار ورشول چا باندې سروېګانی کوي په چا باندې فکری او ذهني پوهاوی کوي او په چا باندې استخباراتي کارونه کوي په چا باندې په انتخاباتو کې یا په رای ورکولو کې او د قوانینو په پاس کولو کې او پر ردولو کې کار ورناخلي مثلا یو قانون پاس کیږي دوی فورا خپل تابع احزاب او جهاتونو ته امر وکړي چې بس دا شی پاس کړي د ترای ور کړي د ترای مور کوي نو په دې جګړه کې د پوځیانو ترڅنګ استشراق او د استشراق ترڅنګ سیاسي جهاتونه چې هغه غربپلوي حکومتونه دي وزارتونه دي او سیاسي احزاب دي چې په دې مسلمانانو کې یا د مسلمانانو په وطنونو کې دوی الته ځای نیولای دی جوړ کړی دی دا په دې کې ور داخل دي یوازې سیاسي احزاب او پوزونه او مستشرقین نه بلکې دوی قوانین او عدلیه او قضا دا هم اخیست دي د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې د وی خطرناک وسیلې په حیث باندې په کار چولې دي هغه قاضي چې باید عدل وکوي هغه قاضي چې باید انصاف وکوي هغه قاضي چې باید حق ته تسلیم شي هغه قاضي چې باید اسلامی ارزښتونه ورته قدرمن وي د هغې نه دفاع وکوي د هغې په خاطر دی قاضي ګڼلی کېږي نن همغه قاضي په ډېر بهایي خصت او بشرمۍ او ذلت باندې راپورته کېږي په داسې چا باندې د شلو کلو د پنځويشتو کلو د شپاړسو کلو د اتلسو کلو د زندان حکم ور باندې کوي په داسې چا باندې د اعدام حکم کوي چې هغه د جهاد لپاره راپورته شوی هغه د وطن د ازادۍ لپاره راپورته شوی دلته د مجاهد په مقابل کې څوک درولای ده قاضي درولای د مجاهد په مقابل کې څوک درولای مفتی درولای د مجاهد په مقابل کې څوک درولای دی قانون یې درولای لوایح درولي ځکه د پردیو د اشغالګرو دوی قوانین او لوایح داسې ترتیب کړی دي چې باید مسلمانان ورکه ذلیل شي باید مسلمانان لاس او پښې وتړل شي د مسلمانانو حرکتونه داسې مقید شي چې هر حرکت چې کوي نو یا بل دغه استعماري او دغه اشغالګرو حکومتونو یا د هغوی په لاس جوړ شو تپل شو حکومتونو اجازه اخلي او کني بیا تا د قانون مخالفت کړي تا د فلانی ماده مخالفت کړي ته باید محکوم شي ته باید تبعید شي ته باید اعدام شي ته باید وتړل شي ته باید وشړل شي ته باید جریمه شي دونه جرمانه ادا کړي دا کارونه څوک کوي دا هغه څوک کوي چې ټوپک په لاس کې ده هغه څوک کوي چې قلم یې په لاس کې ده ها هغه چې قلم یې په لاس کې ده او استدلال په څه شي باندې کوي په قران باندې کوي په حدیث باندې کوي او که په هغه قوانینو باندې کوي چې دوی په خپل وضع کړی په هغه قوانینو باندې کوي چې دوی په خپل وضع کړی نو په دې جګړه کې د منګ او تاسو څوک شریکان دي د مقابل طرف په حیث باندې قوانین شریکان دي عدلیه شریکه ده قاضیان شریکان دي هغه څوک شریکان دي چې د ملک د عدلی سیستم یې داسې جوړ کړی چې باید د دښمن په محور وڅرخي باید فائدې دښمن ته ورسیږي او په عین وخت کې باید ټول اسلامی ماده اسلامی احکام دا باید د عدلیه او د نظام او د قضا مواد او قوانینو او لوایح نه وباسي او په ځای باندې د غربیانو له لوري ور معرفي شوي مواد د غربیانو له لوري ور معرفي شوي نظریات دا ورکی ځای په ځای کې نو علاوه د دې نورونو چې قضا او عدلیه په دې جګړه کې شریک ده او د جهاد په خلاف د دښمنۍ موقف نیولای په مجاهدینو باندې د اعدام حکم کوي جهاد ته فساد وایي د ازادۍ اتل ته مجرم او ترهګر ورته وایي فدایي او د اسلام په خاطر راوتلی مست ځوان ته چې د دین په مینه باندې مست انسان ده هغه ته دوی لیونای ورته وایي هغه ته دوی مفسد فی الارض ورته وایي دا خلک په جګړه کې شریک دي د دوی ترڅنګ نور خلک چې شریک دي په دې جګړه کې هغه ورونو فکری جهتونه دي فرهنګي جهتونه دي مثلا په دې جګړه کې تعلیم شریک دی په دې معنی نه چې مکتب د موږ دښمن دی په دې معنی نه چې پوهنتون د موږ دښمن دی پوهنتون د موږ خپل انګړ دی مکتب د موږ خپل کور دی معلم د ما خپل ورور دی سرمعلم د ما خپل پلار او تر دی مدیر د ما خپل مشر دی شاګرد د ما خپل بچی دی په دې تعلیم کې چې ما سره څوک دښمن دی هغه پردي نظریات او افکار دي چې په دې نصاب کې ځای په ځای کړی هغه مفردات هغه نظریات دي چې د پردې لخوانه ورته د اکتشفي د پردې لخوانه ور باندې تحمیل شوی او هغه د درسي مفرداتو په حیث باندې په تعلیمي نصاب کې داخل شوی یا په تعلیمي جریان کې هغه لوایح او قوانین د ما دښمن دي چې هغه د ما د ملت په تبدیلولو کې رول لري هغه قانون د ما دښمن دی چې د ما شاګرد ته اجازه نه ورکوي چې په ملي جامو کې مکتب ته لاړ شي هغه قانون د ما دښمن دی چې د ما خورولور ته وایي چې ته باید په حجاب کې رانشې ته باید په هغه ډول لباس کې راشې چې د تا لپاره ما د یونیفارم په حیث باندې ټاکلی دی ګوري دلته د مکتب دیوالونه د پانتون دیوالونه دلته مدرس دلته معلم دلته شاګرد دلته ملازم دا د موږ دښمنان نه دي دا د موږ خپل خلک دي دلته دوه شیان د موږ دښمن دي قوانین او نظام او لوایح دا د موږ د دښمنۍ په خاطر جوړ شوی دي او هغه مفردات د موږ د دښمنۍ په خاطر جوړ شوی البته د مفردات په باره کې باید دا خبره غو تاسو په وضاحت باندې وکړو چې په درسي نصاب کې ریاضي د موږ دښمن نه ده د موږ مطلوب شی ده کیمیا د موږ دښمن نه ده د موږ مطلوب شی ده فزیک د موږ دښمن نه ده د موږ مطلوب شی ده هندسه د موږ دښمن نه ده په دې د موږ وطن آبادیږي په دې د موږ د دین خدمت کیږي ادبیات د موږ دښمن نه دي په دې باندې د موږ د پیغام رسونې لپاره د موږ قلمونه د موږ ژبه نورم تاندېږي نورم قوي کیږي د موږ دښمن ورکی پردي نظریات دي پردي افکار دي پردي عقاید دي پردي شخصیتونه دي چې دلته د الګو د ماډل د نمونه په حیث باندې هغه خلکو ته ور معرفي کیږي ترڅو د راتلونکو نسلونو د هغه تقلید وکړي او په هغه په سلاړ شي د هغو پیروي وکړي د هغو نظریات خپل کړي هغه د خپل ځان لپاره د یو الګو د نمونې په حیث باندې وټاکي ایډیل په حیث باندې قبول کړي دا شیان د موږ دښمن دي په دې جګړه کې د تعلیم ترڅنګ میډیا شریکه ده په دې کې تلویزیونونه شریک دي په دې کې رادیوګان شریک دي په دې کې هغه اف ام رادیوګان شریک دي چې شپه ورځ د ولس ته د ولس ځوانانو د ولس پیغلو ته یوازې سندرې خبرې لوچکۍ ور زده کوي فحشا ور زده کوي د کور له حدود نه د باندې تر او استلو ته تشویقوي یارانو او دوستانو عشق او عشق بازو ته تشویقوي او رادیوګانو کې ورته ګروپونه جوړوي ورته زه د فلاني ګروپ یم او د فلاني ګروپ کې د ما فلاني ته سلامونه وایا پنجونه کې وز دا خبرې بيخي عادي شوې دي د نجونو نمبرونه ما ته یو چا وویلې چې هغه په دې جریان کې دخیل دی پوه دی هغه ویل چې په اف ام رادیوګانو کې چې کم مامورین یا کم کارکونکي چې څومره د پردې خويندو او د پردې خوځ نمبرونه ډیر راټولول شي په هغه اندازه د تنخواه زیاتیږي په هغه اندازه د اهمیت زیاتیږي په هغه اندازه په باندې اعتماد زیات کیږي د هر چا کور ته ټلیفون کوي څوک فلانه څه شي کوي څه شي دی پخ کړی دی څه کوي مرچ دی پکې اچولي کده نه اچولي کم شي دی خوخ دی کم دی نه دی خوخ پرون دی چې کړی میلمانه لري کینه لري په دې ترتیب باندې هغه پر دې خور غږوي هغه پر دې لور غږوي مازی هغه د پښتنو یو خبره ده کنه وای په څه خبره باشنا در سره شمه ما زه د آشنایي لپاره دا شیان کوم تاسو ما ته ووایه په دې ولس کې اوسیدونکو خلکو په حیث باندې چې دا کومې خبرې چې زه کوم دا واقعیتونه دي او کدا ما لزان جوړې کړې خبرې دي د رادیوګان په همدغه ډول باندې د اف ام رادیوګان چې په ولایت او په ولسوالۍ کې دي همدغه ډول دي کنه دي د فحشا د پاره زمينه سازي کوي د خلکو د ځوانانو او د نجونو د یو بل سره د مخامخ کولو یو بل باندې د مینولو یو بل پسې د تختیدلو د پاره هڅوي تشویقوي د ټولنې د عرف او د عادت نه د اسلام د اصول او د ضوابط نه په اړولو ته تشویقوي د اسلام په ثوابت او د اسلام په عقاید باندې تعرضونه پکې روان دي په دې رادیوګانو کې د همدې رادیوګانو کارکونکي د همدې رادیوګانو انانسران د دوه مدیران د دوه ویناوال د دوه خبريالان هغه د خپل برنامه داسې ترتیب کړی وي چې د دښمن اجنډا ورکه خلکو ته ورسیږي په اسلام باندې خلک به اعتماد شي د جهاد او د مجاهد په اړه باندې منفي نظر واخلي د دښمن جنایات داسې توجیه کی ورته چې دا خو یو لوی نعمت دی چې دوی کوي نو په دې جګړه کې دښمن اوس میډیا شریکه کړې ده په دې جګړه کې دښمن تعلیم شریک کړی ده په دې جګړه کې دښمن افکار او نظریات کتابونه شریک کړي دي ناولونه شریک کړي دي سریالونه شریک کړي دي تلویزیونونه شریک کړي دي رادیوي داستانونه یا سریالونه دا شریک کړي دي د دې ټولو ترڅنګ دښمن یو بل جهت هم په دې جګړه کې شریک کړی چې هغه ډیر خطرناک جهت دی او هغه دین ته منسوب خلق د دین په خلاف استعمالول په دې معنی چې له مولا نه کار اخیستل له مفتی نه کار اخیستل له شیخ الحدیث نه کار اخیستل له پیر نه کار اخیستل له حضرت نه کار اخیستل له پروفیسور نه کار اخیستل له دکتور نه کار اخیستل دکتور فلانی په اصول فقه کې دکتورا اخیسته ده او کار څه شه ده په فلانی موسسه کې بیا دی په کال ته ډایرکټر ده نو هغه خلک چې دین ته منسوب دي دینی لباس لري یا دینی شهرت لري یا دینی نسبت لري دای په جګړې کې استعمال کړي دي له دوی نه څنګه کار اخلي له دوی نه دا کار اخلي چې وای تاسو وای د مجاهدین بیلاری دي دا به هدف دي دا پردي خلک دي دوی دا وطن رانه دي دوی دا جهاد شرعي نه ده دا دښمن شل تر راغلی دا د ودانۍ لپاره راغلي دا مستأمنین دي دا معاهدین دي دا د یو تړون په نتیجه کې راغلي دي دا نظام یو مشروع نظام دی دا د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د کفار سره دښمنی دا یو مطلوب کار نه دی نن دنیا ټول یو کلی شوی دی نن باید موږ په نړیوالو اخلاق باندې اوسېږو نن باید د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتوب په اصول باندې موږ وچلیږو دا خبره به د چا په خله باندې دی ولسته کوي دا د مولا په خله باندې د شیخ الحدیث په خله باندې د میا په خله باندې د حضرت په خله باندې د پیر په خله باندې د مولانا په خله باندې د مفتی په خله باندې د قاضي په خله باندې او د هغه چا په خله باندې چې لوړ شهادت نامې لري او شهرت لري خو د دغه شهرت په خاطر باندې د دغه ډالر د ګټلو په خاطر باندې د دین سودا تناس ده دین خرڅي نو دا خلک ګوري موږ تاسو سره د دین په ژبه دښمنی را سره کوي د دین په ژبه دښمنی را سره کوي قران او حدیث په کې استعمالوي د دوه مثال کټ مټ دی هغه جادوګر او ساحرانو په مثال ده چې په کوډ کې قرآني آیتونه استعمالوي تاسو به لیدلی شئ جادوګران او کوډګر دوی آیتونه او حدیث قرآني آیتونه سورتونه دا په کوډو کې استعمالوي دا امغه سي کوډګر دي دا امغه سي جادوګر دي دښمن د دوی نه کار اخلي چاته رادیو جوړه کړي چاته تلویزیون جوړ کړي چاته پوهنتون جوړ کړي چاته یو انسټیټیوټ جوړ کړي چاته لیسه جوړ کړي چاته یو تنظیم ور جوړ کړي چاته یو خانقاه ور جوړ کړي چاته یې یو بل داسې یو رسمي د اوقافو یو مسجد یا یو اداره داسې ورسپارلې ده ورته چې د دې نظام د مشروعیت لپاره کار وکړي او خلکو ته دا ور تلقین کی چې دا ګوره یو شرعي نظام ده دا سم نظام ده د مجاهدین پردي خلک دي دوی ورانه کوي دوی فساد کوي دوی وینې توي او دوی د خپل خلکو په خلاف باندې جنگيږي دوی د خپل افغانانو په خلاف جنگيږي امریکایان خدای دا وتل یو څه پاتې دی هغه موزي دا جهاد غیر مشروع ده دا ناروا ده د جهاد د تحریف په خاطر او د جهاد د بیلارې کولو په خاطر د دین تحریف ته املا تړلې دا خلک هم په دښمنۍ کې لمنګ او تاج سره شریک دي د دې جګړې په مقابل لوري کې یوازې دا نه چې مستشرقین دي یوازې دا نه چې غرب پلوي حکومتونه او سیاسي احزاب دي یوازې دا نه چې عدلي نظام او قوانین او قاضیان دي یوازې دا نه چې په دې کې تعلیم د او میډیا د وارد شوی افکار او نظریات دي په دې کې یوازې دا نه چې منحرفین دي منحرف ملایان او پیران او غلط خلک چې د دین غلطه تشریح او توجیه کوي دا دي ورکه بلکې په دې کې اقتصادي کمپنۍ او بانکونه دا هم شریک دي اقتصادي جهتونه د دې وطن هغه خلک چې لوی سرمایه لري هغه خلک چې الله وړاندې نعمت کړی دی د دولت هغه خلک هم یا په شوري ډول باندې یا په غیر شوري ډول باندې د دښمن راخیستي دي او په دې جګړه کې ورګډ کړي دي د دوی د سرمایې نه د دوی د وسایلو نه د دوی د موټرو نه د دوی د ترانسپورتونو نه کار اخلي تاسو وګورئ څوار لس کال دلته یا 15 یا 14 کال امریکایانو دلته جنگ وکاو او مسلسل جنگ وکاو او د څوار لس 15 یا د 14 کلونو کې په مسلسل ډول دوی ته د تیل چا راوړل دا دوی په خپل راوړل که افغانان ورته راوړل ها افغانان ورته راوړل دا همدغه افغاني ترانسپورټران ورته راوړل کبل چا ورته راوړل تاسو وایي کچې د خلکو کې یو دینی ملي احساس او شعور پیدا شوی وای او دا ویلی وای چې زه ولې د خپل ولس د سوځولو لپاره تیل راوړم ولې هغه تیارې ته تیل راوړم چې د ما مولا بمباري د ما مسجد بمباري د ما محراب بمباري د ما کلی بمباري د ما باغ بوستان بمباري د ما پل بمباري زه ولې دې ته راوړم نو کدی خلکو دا تیل نه راوړی کدی خلکو د دښمن قرارګاو ته وسایل نه ور رسول دي ترانسپورټرانو دی خلکو همدغه متمول خلکو دوی شخصي کمپنیګان نه تمویلولای او د هغه لوجستیک جانب دوی په غاړه نه اخیسته نو تاسو څه فکر کوئ چې امریکایانو په خپل سمندر نه به تیرو ټانکرونه راخوځولي وو او د پکتیا او پکتیکا او بادغیس او فاریاب او بدخشان او تخار او میمنې او کوهستانات او نورستان او دې ځایونو ته به رسول دا خو د دې وطن دا متمول خلک چې چا ترانسپورت درلود چا کمپنۍ درلود چا بانک درلود چا شرکت درلود دا خلک په دې جګړه کې ور شریک کړل په داسې حال کې چې باید دا خلک په جګړه کې شریک شوی نه وي ځکه دا خلک د دې ولس خلک دي په دې ولس کې دوی مال ګټلی ده د دې ولس له لاسه مړی راخیستې ده او په غیبه نظام ته سرمایه جوړه کړې ده او دا باید په دې جګړه کې شریک نه وي دوی باید په کار خدا وي چې د ازادۍ په دې داعیه کې شریک وي او په کار دا وي چې جهاد تمویل کړي وي په کار دا وي چې خپل سرمایه د اسلام د سرلوړۍ لپاره په کار چولې وي دا خلک هم په دې کې ورداخل شول یا ورداخل کړی شول د دې خلکو په هوای دا هم د جهادي صف کار دی چې دوی باید وپوهوي ورته وایي چې ګوري دا رغلګر نن راغلی دا به سبا زی خو د تا د ملګرتیا به تا ته تاوان وکي ځکه ته خو د خپل اقتصاد ته خو د خپل کمپنۍ ته خو د خپل برنامه او یا د خپل کم مارکیټونه یا د خپل څونه د تاسو دلته سرمایه گذاري ده خو بیا ته نشي وړای دا خو به دی وطن کې پاتې کی دا ته ولې خرابې دی بل چا په خاطر ولې خرابې دی بل چا په دښمنۍ کې ولې ته لما سره ځان دښمن کوي ته باید په دې کارونو کې برخه وانخلې دا په هوای غواړي او که بل فرض دا خلک بیا هم خامخا د دښمن په صف کې درېدل غواړي نو د دوی په اړه باندې هم د جهادي صف خلکو ته دا خبره ور روښانه کول په کار دي چې ګوري دا خلک نور د دښمن خپل خلک ګڼل کیږي او د دوی سره هم اماغه سه تعامل په کار دی څنګه چې د دښمن له جنگیالیو سره په کار دی ځکه چې د دښمن جنگیالی به یو ډز کوي په یو ډز به یو سړی مړ کیږي خدای چې یو ټانکر تیل راوړي په دا یو ټانکر باندې دی یو کلی سوځي د یو ټانکر باندې د یو ولایت سوځي په یو ټانکر باندې دی یو کور سوځي ټول همدغه ډول په نورو کاغه اقتصادي کارونه دي کاغه تجارتي کارونه دي خو چې د دښمن په ګټه باندې تمامېږي دوی په دې جنگ کې شریک ګڼل کېږي نو په کار دا ده چې موږ او تاسو په مجموع کې دغه خلک وپوهو د دوی سره خبره شریکو کو ورته وایي چې ګوري تاسو په غاهنه یا ناګاهنه ډول باندې د دښمن په کتار کې مدرېږي ځکه دښمن د خپل مشخص اهداف لپاره غلې او تاسو د وسیلې په حساب باندې استعمالوي ورونو یو بل پښتنه را پیدا کیږي چې اکثره د سیکولر بيدینه خلک هغه خلک چې د دښمن د فیسبوکي پوځیانې ملیشي دي فیسبوکي اربکیان دي دوی وایي چې خو دعوت وکوي کنه چې په وطن کې فساد د ظلم د زور زیاتای ده دا د هغه ده بس به تاوتریخوالي مبارزه وکوي یا سولېزه مبارزه وکوي یا د عدم تشدد مبارزه وکوي دا د تشدد نه پرته مبارزه مظاهره وکوي په هواي وکوي سیمینارونه جوړ کړي پانتونونه جوړ کړي یو اجتماعي تحول په دې خلکو کې د پوهې لار نه راولي دا خبره په دې خاطر باندې نه کوي چې دوی په دې خبرو کې مخلص دي بلکې دا خبره دوی د یو جنگي وسیلې په حیث باندې کوي ځکه چې کچیر دوی په خپل ورته مخلص وای خو دوی په پام دې اکتفا کړي وکنه دوی ولې پوزونه راوستل که کمونستان یې کوي کمونستانو خو خپله دلته داسې د ظلم میچنې وګرځولې داسې د ظلم د وحشت ژرندې وګرځولې په خلکو باندې چې دا وطن یې په وینو باندې رنګ او بیا یوازې په خپل ځان اکتفا هم ونه کوله د شوروي پوځونه یې راوغوښتل که لیبرالان یا د امریکا غلامان د غرب چرګوړي دا خبره موږ ته تلقینوي چې تاسې د نن وایلنس سټراګل شروع کړئ دلته نو په خپله ولې نه کوي په خپل ولې یو 50 مملکت پوزیان دلته راوستل په خپل ولې د ما په سر په دې تیاره ودروله په خپل ولې د ما کور ته امریکایي ودراو په خپل ولې د ما مسجد او د ما محراب د ما مدرسې او د ما مکتب د ما په هنتون ته غربیان راوستل په خپل ولې د د باداران یو پوزي د ما د یو ولایت کاروان شاته پرېږدي او چې لمنه به مخکې کېږي نه ترڅو چې خپل هدف ته نیم تللی چې ار یو رانه مخکې شوی وژنم پورا کاروان به شاته ولاړ ورپسې موږ تاسو ولیدل دا کنه په هغه کې به مریضان وو ګرمي به وو ماشومان به وو مسافر به وو خو ترڅو به چې د امریکایي ټانګ د فرانسوي ټانګ د اروپایي ټانګ دا به خپل هدف ته نه رسیدل چې کبه ورځ تیرې ده او کبه دوه ورځې تیرې کبه نیمه ورځ تیرې ده کبه ساعتونه ساعتونه تیرې ده ته ترڅو د ته zarar ونه رسیږي دا نور ټول خلق ته zarar رسیږي دا هیڅ پروا نه کوي دا خلق په دې خبره کې مخلص نه دي دا دروغجن دي په خپل هم فکرا کار کوي فکری کار کوي هم د توپ او د ټانک کار کوي د بم او د بارود کار کوي د زندان او د زور کار کوي او چې به په خپل نشي پوره کولای بیا خپل باداران راغواړي له اروپا نه راغواړي له امریکا نه راغواړي له استرالیا او له کاناډا نه راغواړي هغه ته به ترجماني کوي هغه ته به مجاهدین جبهه ورخي هغه ته به لارې ګذرونه ورخي د مغوی په شکل د رشي اغوستي مغوی ته خدمت کوي د مغوی په جنگ کې ورسره عملا شریک دي په خپل ولې فکری کار نه کوي په دې باندې اکتفا ولې نه کوي دا دروغجن دي او ورونه د موږ او تاسو د دین مزاج دا ده چې هم به دعوت کوو هم به قتال او جهاد کوو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم جهاد کاوه هم دعوت کاوه دا خبره هم غلطه ده چې موږ یوازې فکری کار کوو یوازې اصلاح کوو یوازې دعوت کوو او قتال سره نه کوو دا هم نبوي نهج نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زمانه هم خلکو ته دعوت کړی ده او هم یې قتال کړی دی هم یې خلک روزلي هم یې خلک په کار باندې اچولي دي په هغه یو وخت کې هم وحی را نازل شوی ده هم یې وحی خلکو ته ورخودلې ده هم بیا هغه احکام که په سفر کې دي که په حضر کې دي عملي کړي دي نو جهاد کول یا دعوت کول دا دواړه سره همزمانه باید روان وي که یوازې قتال وشي او دعوت ورسره دینه وحشت جوړیږي دینه ټوپکی توپ جوړیږي دینه اربکی توپ جوړیږي دینه انتقامونه او دینه د وطن ورانول او دا ورنه جوړیږي دینه بیا زورواکي ورنه جوړیږي او که یوازې دعوت وي دا بس اس ځان نشه کول وي ځان به حس کول وي لکه یو څوک چې په درد کې وي په تکلیف کې وي زخم وي وینې تی رواني د وی چې زه د دردونو تاب نه لرم ماته لګ د نشي پیچکاری وکوي چې زه کرا پریوزم په دې باندې خو علاج نه کیږي علاج خدا دې ته زخم وتړه علاج خدا دې ته وینه بند کړه چې د دې وینه سرکولیشن د تا په جسم کې د ننه وشي بیرون نه یې تر تا زخم خلاص پرې خې دې په خاطر چې به حس شي وای ماته پچکاری وکوي چې زه به کې درد احساس نه کوم خلاص په دې باندې علاج نه کیږي منګ او تاسو به د دې جهادي کار تر څنګ د قتال د کار تر څنګ هم به جهاد کوو او هم به جګړه کوو ولې جګړه کوو جګړه ځکه کوو چې د موږ د دین مزاج هم دغه څه ده د موږ رسول صلی الله علیه وسلم هم داسې کړي صحابه کرام هم داسې کړي د دین فاتحین هم داسې کړي په قران کې د موږ هم زمانه د شیان ټول ذکر شوی دي هم جهاد ذکر شوی هم تربیه او دعوت ذکر شوی دی دا به ټول کوو او دا کوم چې سیاسي جهاتونه چې د حکومتونو په اسلامي نړۍ کې جوړ کړي دي دغه ټول سیاسي جهاتونه بیا د دې وطنونو پوزونه هم بیرته په خپل ګټه باندې استعمال کړي هر سیاسي جهات چې حکومت ته رسیدلی دغه وطن ټول امنیتي قواوې دغه وطن پوزونه دغه وطن عسکري بودیجه دغه وطن عسکري وسایل دا بیا ټول د خپل اهداف او د مقاصدو لپاره استعمال کړي دي نو څنګه د ته بیا د پوزي وسایلو استعمال جایز روا او په ما باندې به حرام شو په ما باندې یو کلاشینکوف استعمال حرام دته د فرقو او د کندکونو او د قرارګاو او د کلو اردوګانو د دوه استعمال بیا دته جایز نو دا ګوري یو دوکه ده چې په دې باندې موږ تاسو دوکه نشو او کوم ځایونه کې چې خلکو یوازې په دعوت باندې اکتفا کړې ده هغه به نتیجه نه دور کړي که اتیا کاله پې تیر شوي که سل کاله پې تیر شوي که پنځوس او که شپېته کاله پې تیر شوي دي که انتخاباتو لارې حکومت ته رسېدلي دي په سبا حکومت به چپه کړی ده ذلیله کړي دي وهلي دي بلډوزرونه پې خېجولي دي قرآن کریمونه ورته په سرکونو کې د موټرو د ټانګونو لاندې کړي اور یې ورچولی سوځولي دي مړي ورته په لوډرونو باندې راټول کړي دي دا نه یو ناکامه تګلاره ده نو هم به جهاد کو هم به دعوت کو هم به فکری کار کو هم به عسکري کار کو بل خبره دا ده ورونو چې د تدافع سنت دا په قران کریم کې د رب العالمین له لوري مسلمانانو ته ورتلقین شوی دی الله تعالی په خپل دا فرمایي چې که د دې خلکو د ځینو له طرفه د ځینو نورو دفع کول نه وای دفع کول عسکري دفع کول نه وای نو عبادتګاوې به ورانې شوې وي بیعې به ورانې شوې وي مسجدونه به وران شوي وو ځکه چې په هر زمانه کې چې هغه حق دین وي نو د هغه حق دین د مرکز یو خاص نوم وي لکه د مسلمانانو دی دینی مرکز نوم مسجد دی کنه همدارنګه د نصارا او په هغه وخت دوی په حق دین باندې وو هم د هغه دینی مرکز یا د دینی معبد نومي یو خاص نوم همدارنګه چې کله يهود په حق دین باندې وو د هغه هم خپل نوم وو نو کچیرته دغه دیني مرکزونه چې په حقیقت کې د بشریت لپاره د لارښوونې ډیوې دي او د دغه انسانانو بیرته په وحی پورې تړل دي اسمان پورې د دوی د رابطې برقرارونکي مرکزونه دي دا لمنځه لاړ شي د ازمکه کې فساد راځي چې مسجد لاړ قران زی ورسره مدرسه زی ورسره امام زی ورسره مسجد زی ورسره جمع زی ورسره دعا زی ورسره ذکر او تسبیح زی ورسره او ځای ظلم نسی ظلمت نسی تیار نسی وحشت نسی فساد نسی غلا نسی قتل نسی حرام خوري نسی دروغ نسی ځکه چې دغه مرکزونه دي دینی چې خلکو ته دین ورسوي او خلک سم لار ته راولي نو الله فرمای چې کچیرته د زینو خلکو دفع کول په زور باندې د زینو نور خلکو نه وای نو په دې ځمکه کې به فساد خور شوی و رب العالمین فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچیر نه وای دفع کول د الله تعالی د زینو خلکو په زینو نور باندې لفسدت الارض زمکه به فاسده شوی و په فساد به ډکه شوی و چې مسجد بنو امابد منو د الهي کلام دی ویلو ځای بنو خلکو ته دی ورخودلو ځای بنو نو ځای به فساد نیولای و ولكن الله ذو فضل على العالمين سوره بقره کې رب العالمین په 251 آیت کې فرمایي همدارنګه رب العالمین همدغه مطلب په بل ځای کې په سورته حج کې څلوېښتم نمبر آیت کې فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچیر نه وي دفع کول دی الله تعالی د ځینو خلکو لخوا د ځینو نورو یعنی الله ځینې خلکو ته توفیق دا نه ورکړي چې ځینې نور په دفع کړي وي نو څه به شوی له هدمت وران شوی به وو صوامع صومعي د عیسایت د دین مرکزونه په هغه وخت کې چې عیسایت برحق وو وبيع بيعي د هغوی د عوامو مرکزونه یې دینی مرکزونه هغه به دوه ډول مرکزونه وو یو به صومیه وي چې هغه به خاصو راهبان به پکې وو یو به د هغوی بیا بیعې وي چې د دین عمومي مرکزونه به د عامو خلکو لپاره و صلوات چې د صالوت جمع ده د یهودانو عبادتګاوي یا د دینی مرکزونه دا بل منځت للی وو و مساجد او مسجدونه بل منځت للی وو چې د اوس زمانه د حق دین مرکز دی يذكر فيها اسم الله كثيرا چې یادېږي په هغه کې د الله تعالی نوم ډېر ډېر ولا ينصرن الله من ينصره بشک خامخا به الله تعالی مرسته کوي د هغه چا چې هغه د الله د دین مرسته کوي ان الله لقوي عزيز بشک الله تعالی هغه توانا دی هغه غالب دی هغه عزتمن دی نو ګوري دلته دا دی ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز دا تعقيب چې راځي دا د څه نه ورسته راځي د دې نه ورسته راځي چې جهاد به خامخاوي قتال به خامخاوي د فساد دفع به په زور باندې کیږي دا یوازې په دعوت باندې نه کیږي دعوت به هم وي او قتال به هم ورسره وي د تدافع سنت دا د بشریت په تاریخ کې یو فطری کار دی او دا ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کړي صالحینو کړي د امتونو نیکانو خلکو کړي نو د دې په خاطر باندې ورونو چې د مقدمي خبره ډیره وګده نشي راځو د اخرنی عنوان ته چې د جګړې په اړه د نوې فکر او فهم ضرورت دی ولی ځکه چې د موږ تاسو جهاد یو نوې شکل او یو نوې مرحله ته داخل شوی په دې معنی باندې چې اوس ډېری سیمې آزاد شوې دي جګړې له غرونو نه او له درو نه او له دشتو نه له لږ ځایونو نه ښارونو ته د ښارونو دروازو ته را رسېدلې دي ښاري جنگ بیل ضرورتونه لري په ښار کې کلی وي په ښار کې خلک وي په ښار کې ماشومان وي په ښار کې اطفال وي په ښار کې ګناګار او بې ګناه خلک ټول وي هم پکې د دښمن مراکز وي هم پکې د موږ خپل د ولس خلک وي پکې نو دا داسې جنگ نه وي چې لکه د دشت جنگ داسې جنگ نه وي لکه د لوی لارې د کمین یا د کاروان سره جګړه او جنگ چې نور څوک ورکه نشته ولسی جنگ نشته نو د دې مرحله جنگ نوې تقاضاوي لري نوې غوښتنې لري ځکه چې د جنگ ډګرونه او میدانونه دا بدل شوي دي دلته ښارونو ته جنگ را رسېدلی د لوی لارو نیول دي د هغو ساتل دي همدارنګه د عامه ملکیتونو ساتل دي هغه به مکتب وي هغه به پوهنتون وي هغه به فابریکه وي هغه به سرک وي هغه به دولتي ودانۍ وي په دولتي ودانۍ کې د موږ تاسو دښمنی له ودانۍ سره نه ده د موږ دښمنی له تعمیر سره نه ده د موږ دښمنی له ټاور او له برج سره او له پایې سره نه ده د موږ تاسو دښمنی له وسایل سره نه ده چې دا ورکه نسب دي د موږ دښمنی له هغه چا سره ده چې د دین سره جنگيږي دا خو جامد مسائل دي دا خو د موږ خپل مال دی دا که موږ وران کو دا به سبا څوک راته جوړي بیا به هم دې انګريز ته محتاج یو بیا به هم دې برتانوي او ایټالوي او فرانسوي ته وایي چې صاحب ته خو د موسسه راولېږه چې موږ ته زراعت جوړ کړي موږ ته دا پول را جوړ کړي موږ ته دا مکتب را جوړ کړي موږ ته دا را جوړ کړي چې دا کم شیان تیار جوړ دي د دې د ورانېدو مخنیوي څنګه وشي دا په خپل د جنگ د نوې مرحلې د تقاضا او جملې نه ده همدارنګه په دې کې ولسی ودانې دي په دې کې له اسیرانو سره تعامل دی یو ور به یو منطقه کې یو قرارګاه به تسلیم شي په هغه کې به لسګونو بسلګونو بندیان به اسیران به عسكر به ملیشي به د دوه سره نوې تعامل څنګه په کار ده آیا دا منګه سنبال کو دوی ته دین ورخو دا پوی کو د دوی لمنځه خطرناک خلک بیل کو او کدا ټول لوي مخه بس په مخه درغله او کار ور تمام کا دا خو نامناسب کار دی ځکه چې کله ته غالب جهت کیږي ته فاتح جهت کیږي نو د تا موږ مسولیتونه هم زیاتیږي او موږ د سینا باید هم پراخ شي او بلش په هر جګړه کې ته باید داسې یو مثال قائم کې چې د نور ځایو خلک وګوري د بل پوستې د بل قرارګاه د بل ولسوالۍ د بل منطقي خلک وګوري عسکري وګوري ملیشي وګوري وایي چې د ما ژوند ته خطر نشته د خلک په انسانیت پیږي د سړیتوب پیږي دوی کې ترحم او عاطفه شته دوی ما بیرته خپل کلی کور ته پریږدي دوی له ما سره ښه تعامل کوي همغه ډوډۍ چې دوی خوري ماته امرا کوي ظلم وحشت نشته زندان تړل کېبل کاری دا پکې نشته ده نو هغه خامخا هغه پوسته پریږدي ځکه هغه په دې پیږي چې امریکای را نتله برتنوي را نتله تر شامه دغه د دوی مرستې هم ودرېدل نو زه به تر څو بوري دلته په دغه یو ټوپک باندې په یو لاسو دیر سو 500 سلو مرمۍ باندې جنگیږم ځکه زه بیرته کله لرم قوم لرم زراعت لرم پټی لرم باغ لرم دکان لرم اولادونه لرم تر تربور لرم د دوه غمه خو بخوري کنه نو هغه خامه خاله تاسو د دښمنۍ نه لاس اخلي چې خه مثال قائم شي نو هغه نور په خپل له دښمنۍ لاس اخلي او که بد مثال قائم شو هغه نور وایي چې وجنی خو به اسیم وجنی راځي چې په نرتوب کې مړ شو تر اخره در سره جنگيږي ځینې خلک په دوی کې داسې وي چې هغه په هیڅ صورت د پریخودو نه خو هغه بیا د افرادو کار نه دی چې افراد راپورته شي د چا په حق فیصله وکړي چې تر پریخودو نه نه زه تا وژنه ما نه دغه لپاره بیا خپل جهتونه شته مسؤل به وي والي به وي ولسوال به وي قاضي به وي محکمه به وي دا خبرې به وي یعنی یو ډول د اسلام د اصول او د اسلام د عدلی ضوابط مطابق به د چا سره تعامل کوي همدارنګه په نوې مرحله کې ورونو د سیمو اداره کول دي آزاد سیمه هغه سیمه چې دښمن نه آزاد شوی دي هغه خو موږ تاسو ته وسپات حکومت ته نتل امریکایت ته نتل کمپان ته نتل اربکایت ته نتل پوسټ ور نتل قرارګاه تل خو کله خو نه دتل کله خوشته خلک خوشته دا خلک چې دوی په مشکلات لري د دوی امنیت تامینول دي د دوی عدلي او حقوقي خدمتونه دي د دوی هغه تعلیمي او د لارښوونې خدمتونه دي دا باید مجاهدین په غاړه باندې واخلي او دې ته باید متوجه وسی او یو بل خبره هغه هم ډیره ضروری دغه ده چې د جنگي او د عدلی صلاحیتونو ترمنځ د تفکیک خبره یو وخت به کېدای شي داسې و چې یو چا چې ځان مجاهد غاڼه ټوپک په لاس کې نو هم ځان مجاهد غاڼه هم ځان قاضي غاڼه هم ځان مفتی غاڼه هم د خلکو فیصله کول هم کېدای شي وهل ډبول کړي خدا یو نامطلوبه کار دی نامطلوبه اسلوب دی ته مجاهد یې ته ټوپک په غاړه لري ته جنگ وکوه باقی مانده چې څونه مشکلات پیښیږي دا نور عدلی جهتونو ته ور معرفي کړه الته به ملکی کمیسون به وي الته به قاضي وي الته به عدلي چارواکي به وي الته به ملا به وي الته به قومي مشر به وي سپینګری به وي په هغه کې باید مداخله ونشي که مداخله وشي د دینه بیا زور واکي جوړي د دینه بیا ټوپک سالاري جوړي چې د چا ټوپک په وخت هم به قاضي وي هم به مفتي وي هم به مجرم وي هم به حاکم وي هم به منصف وي هم به ټول هم داته وي دا خو بیا یو ډول وحشت شو دا خو بیا ګرم جمتوب شو بل خبره دا ده ورونو چې ولس سره د مناسب تعامل خبره چې په ولس کې سپینګری دي ولس کې مخاور دي علما دي په ولس کې ځوانان دي په ولس کې عام خلک دي دوی عواطف لري احساسات لري زړونه لري غوښتنې لري د ژوند تقاضاوي دي د دې سره څنګه ځان بلد کوم دا رنګ تعلیم ده مکتب ده مدرسې دي مساجد دي د نوي نسل روزنه ده د دښمن د تاثیراتو مخنیول دي همدارنګه معلمان په فکری لحاظ باندې لزان سره ملګری کول دي د کتاب د کتابخانه د فرهنګ رایجول دي په آزادو سیمو کې ته چیرته به یو منطقه کې یالته یا یو حلقه یا یو پنځو کسانو ځوانانو ټولنه جوړول شي یا یو هفتوار درس وي ولو که د آیت درس وي یو حدیث وي د فقه یو کتاب وي د دینی مسلې وي د ذکر او اذکار د تسبیح او د فضایل او د بیانولو یو درس وي نو دا شیان باید ټول وشي بل خبره دا د ورونو چې د فرهنګ په مجال کې هم موږ تاسو مسولیتونه لرو ځکه د ولس باندې فرهنګي چپاو هم راغلی د خلکو نظریات او اخلاق او لباس او عادات او رواجونه ور بدل کړای شوی دی په دې تیرو شپږ کلونو کې په فرهنګي خدمت کې دوه ډول خدمت دی یو دا چې ته خپل فرهنګ یعنی د دین فرهنګ خلکو ته څنګه ور ورسولای شي او دویم دا ډول خدمت دی چې د دښمن د فرهنګ یا فرهنګي تاثیرات څنګه ته د خلکو له ذهن بیرته وتوګلای شي دغه په ځای باندې ورته اصیل شي اصیل فرهنګ اصلي دینی خبره دا ورته معرفي کړای شي چې دا کار نه موږ تاسو نه کې د شي عامه غونډې وغواړي کې د شي فکري سیمینارونه وغواړي کې د شي د علماو د ځوانانو مجالس وغواړي کې د شي د مطبوعات رسول وي چې هغه کې اخبار مجله کتاب و غیره فلمونه وغواړي کې د شي ادبي غونډې او مشاعرې وي چې په آزادو سیمه کې د خلکو لپاره د کلی د ځوانانو لپاره د محصلینو د پوهنتونونو د مکتبونو د مدرسو د الکانو لپاره ادبي غونډې وي مشاعرې وي همدارنګه سپورتي پروګرامونه وي چې دعوت هم ورسره په ضمن کې ورسره ملګری وي ځکه که ځوانان سپورت نه کوي نو طاقت یې نه کیږي او که یې کوي او د بل چا لخوا نه تنظیمیږي طبیعي ده چې د بل چا روحیه او د بل چا نظریه دا به ورکې راځي خو که ته ورسره ملګری یې ته یې وپالې ته یې سرپرستی وکړې ته زمینه سازي ورته وکړې ته ورسره روحي هماهنګي پیدا کړې ځان سره ملګری کې دا د تا ورونه دي دا د تم جاهدین دي همدارنګه په هر مکتب کې چې ګوري ورونو هر مکتب کې کزر کسان الکان پکې یو نو کدا 1500 ماشومان فرض کو دا 1500 نور ځوانان دي بالغان دي دا 1500 کتا سنبال کړ دا تا 1500 کسیزه جبهه شو او کتا پرې خودل دا دی ویل چې بس دا مکتب د زمو لایم زه طالب ما زه مدرسې ولایم ته خو دا 1500 کسیزه جبهه دښمن ته ورسپارلم ځکه چې کتاب خو اسیم دغه پکې چلیږي نصاب خو اسیم دغه پکې چلیږي تنخواه خو اسیم دغه لوري ورته راځي معلم خو اسیم هغه ټاکلې ده ورته امتحان خو اسیم هغه ورته اخلي پوانتون خو اسیم هغه ورته جوړ کړی ده نو تا هم مکتب بیرته وروسپاره بیخي ټول ځان ورنه پردای ک تا خو دا 500 کسیزه جبهه د زر کسیزه جبهه دښمن ته وروسپارله دا خو تا د سبا دښمنان ځان ته جوړ کړ خو کده و پالل ورغلی کې ناستې خدمت دی ورته وکاو خبره دی ورسره وکوله نصاب په اړه د مشوره ورسره وکوله دغه غمخواري دی وکوله دغه حوصله افزایی دی وکوله هغه ته خپل فرهنګ او فکر او عقیده او نظریه ورورسوله هغه سره د همدردی وخودله دغه امنیت د تامین ک دغه خدمت دی وکاو د تا 500 کسیزه او زر کسیزه جبهه شو دا به سبا ورځ دښمن په دې باندې نه خاديږي ځکه چې د د تا نهج ویل وی د تا په لار باندې به روان وي کېدای شي دینی درسونه په مساجدو کې ویناوي وازونه وي همدارنګه په هر کلی کې مسجد وي بیا په مسجد کې جمعې پر ورځ باندې ملا صاحب خطبه وایي درس ورکوي خلک ته موعظه کوي که دغه د جمعې د ورځې موعظې په منظم شکل باندې د والیانو لخوا نه د ولسوالانو لخوا نه یا د فرهنګي جهت لخوا نه چې الته وي داسې ورته ور او په حواله شي د موضوعاتو تشخیص وشي یو خدای چې د حکومتونو په اجباري شکل یو ورقه ورته راوځي چې نن به دا وایي هغه څه نه دغه علما سره ناشتي وشي ورته وایي چې د دې ولس دغه مشکلات دي دغه ضرورتونه دي که په دې باره کې مولانا صاحب ته د فلانه کتابو ګوري یا تخپل یو موضوع برابر کړي او په هر هفته کې یو معینه موضوع د ټول خطیبان امامانو وای نو دغه یو پیغام په ټول ولایت کې په غورس خپور شوی د راتلونکي هفته لپاره ته بیا د امام لپاره د خطیب لپاره وچ یار مولانا صاحب کنن د په دغه موضوع باندې چې د ځوانانو په اړه ده یا د خزو باندې د ظلم کولو په اړه ده یا د بهایي په اړه ده یا د رشوت په اړه ده یا د سود خوړلو په اړه باندې ده یا د دروغ په اړه باندې ده یا د کفارو د خدمت د کولو په اړه باندې ده یا د حرام مال د خوړلو په اړه باندې ده دا وایي دغه دلیل دغه آیت دغه حدیث په دغه استدلال وکړه دغه پرچته ورته جوړه کې او دا دې ورته ورکړه نو په یو ورځ باندې دا ټول وطن د تا مدرسه شو دا څونه خلک چې مسجد ته راغلي مولا ته ناست دي که د نیم ساعت لپاره ناست دي که شل دقیقو لپاره ناست دي نو یو پیغام دی ټول په یو وخت باندې واورید او دا فهم په ټولو کې په اجتماعي ډول باندې راغی ورونه دا کارونه ټول د کولو دي او دا داسې نه دي چې موږ تاسو نه اضافي مصارف واړي اضافي مصارف نه غواړي همدغه مسجد ده همدغه خلک دي همدغه وینا ده همدغه منبر ده همدغه جمعه ده اسیم روان ده په روټیني شکل باندې دا شی روان ده په عادي شکل باندې خو که ته استعمال کې او تا د دې خدمت وکاوه او لدې لار او لدې منبر د خپل پیغام ولسته ورسوه البته خپل دینی پیغام دی نو تا به مطلوب کار کړی کنه دا وبه اسیم روان دي که تا خپل کشته ورکه و چلا ولم رواني دي او که د ونه چلا ولم رواني دي اته کشته به ولاړه پات شي خدا او به رواني وي ځکه هغه د چا لپاره نه تم کیږي همدارنګ ورونو نور ډیر کارونه به وي په هغه جمله کې مثلا کېدای شي اف ام رادیوګانې یو ځای چیرته مجاهدین وکول شي دغه لپاره ځوانان وروزي دغه لپاره ژورنالیستان وروزي دغه لپاره ویناوال وروزي په مختلفو ځایونو کې یا مختلف فرهنګي مرکزونه په مختلفو ولایاتو کې د جهادي تشکیلاتو په چوکاټ کې دننه دننه جوړ شي چې هغه خلکو ته الته فکری کار وکوي سیمینارونه وکوي دعوت ورته وکوي علما سره تماسونه ونیسي د پانتونونو ځوانانو سره ناستې وکوي هغه ته لارښوونه وکوي دغه مشکلات واوري ځکه چې موږ تاسو یوازې یو پارتیزانی یو داسې جګړه نه ده شروع کړې چې بس یو دښمن په خلاف باندې یو څو ټکه دی وای کوو کمر شو کار څه شو ما چې یو شهرت هم پیدا شي او غوغا ګډه شي داسې نه موږ تاسو د جهاد د ملتداري لپاره شروع کړی دا جهاد خو موږ تاسو د شریعت د حاکمیت لپاره شروع کړی دا جهاد خو موږ تاسو د یو شرعي نظام د اقامه کولو لپاره شروع کړی دا نو د دې لپاره د نوي فکر او د نوي فهم ضرورت دی کچیرته دغه نوې فکر او نوې فهم په منګه کې راغی نو موږ به نو مسؤلیتونو ته متوجه شو او دغه نو مسؤلیتونو د تر سره کولو لپاره به په ځان کې وړتیاوې پیدا کو نو بیا به د قتال سره د جګړې سره دا نور مطلوب کارونه هم همزمانه په مخ باندې وړي وي او کنه یوازې به بیا منګه او ټوپک او ماشه پاتیو دا ولس به ټول رانه پردی شوی دا ولس به رانه بل چا پو کړی دا ولس به رانه د بل چا د اهداف لپاره استعمال شوی الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي